اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم تر اوسه پورې مونږه هغه بنیادی اصول او بنیادی قواعد چې پاغه سره فهم د قران کریم راځي او هغه تقریبا په دریو حصو یا دریو بابونو باندې موږ تقسیم کړو چې په یو حصہ کې موږ هغه اصول ذکر کړل چې هغه د ټول قران کریم سره متعلق دي او هغه و اصول چې په هغه کې اول توحید بیا اثبات د رسالت بیا صداقت د کتاب او قران بیا ورپسې چې کوم دی قیامت بیا ولا او براوا بیا جهاد او بیا انفاق فی سبیل الله او دا مزامین په تفصیل سره یو حد اندازا نور په قران کې پوره تفصیل لازم خدا د یو اندازه تفصیل مونږه دلته کې وکړو چې د عملګری کې پوه شي بیا دا غي نفس دویمه حصہ او یا دویم باب هغه کې هغه سيزونه هغه امور چې هغه متعلق وي د هر صورت سره په هر صورت کې راضي دو سيزونه بنیادی وي کنه یو شی دعووي او یو داغه دلایل دا په هر صورت کې مطلب دا دی هر صورت سره متعلق دی نه چې دا به هر صورت کې راځي خو صورت کې یو دعوه معلومیږي او دا غي دلایل کله دلایل راش چې ضرورت لري کله چې ضرورت نه به دلایل نه کټي خو بهر حال دا په صورت کې راځي بیا دغه دلایل چې کوم دي دعوه خو معلومه خبره را بیا دلایل چې کوم دي نو هغه د اثبات د دعوی د فارغ دا بیا دوه قسمه شو یو عقلی دلایل شو یو نقلی دلایل شو عقلی دلایل بیا په دوه قسمه شو یو محض دلایل دی یو اعترافی دلایل دی محض دلایل محض دلایل صرف دلایل چو هغه بیا کله نفسی وی چې ستاد ذات نه سکی دلیل د توحید او دلیل د وجود د الله پیش کړي او کله چې کوم دین هغه آفاقی وي په آفاقی دلایلو کې بیا کله عقلی وي ادا دغه وی کله ارضی وي د ځمکې کله سماوي وي او کله وستی دا قسمه دلایل دا قران کریم دا ذکر کوي د دعوی د اثبات د پاره کړه دا او کله ما ته وی چې په دې کې ورسره د اسماء او صفات نه کله دلیل پیش کړي د الله غفستنمونه چې هغه په صفاتو باندې دلالت کوي نو هغه سدي هغه کله پیش کی او کله دلایل اعترافي وي نو دلایل اعترافي بیا ورته ما ویل چې یا صریحي وي چې هغه مقابل وي چې هغه اعتراف وکړي من خلق السماوات والارض لا يقولن الله چا اسمان او زمکه پیدا کړی نو دې په خپل وې شي الله کله سکوتی وی سکوتی هغه دلایل وی چې دوی پکې خاموش پاتې شي پته ورته وي د زړه نه اعتراف کوي خو په خلی باندې اقرار نه کوي ځکه بیا په دلیل جوړیږي دا د دعوی د اثبات د پاره چې کم دلایل عقلی پیش کول شو نقلی دلایل بیا کله نقلی دلایل بیا کله دا نقلی دلایل چې د پیغمبرانو نه پیش کړي کله د اولیاء او سابقین نه پیش کړي او کله چې کوم دینو د ملائکو نه پیش کړي کله د جناتو نه پیش کړي کله د سابقه کتابونو نه پیش کړي کله د مرغو زناورو حشراتو د دین نه پیش کړي دا باندې پوه شئ دا دلایل عقلیه او نقلیه کله د دې دعوی تایید کوي بیا صورت کې نو د تایید د دعوی د پاره بیا وسیدونه راځي او هغه مطلب دار چې مال ته وی چې په آیات کې با هر یو آیات په دې وو عنواناتو کې یو عنوان لاندې داخل نو یا په آیات کې زجر چې ما تاسو ته شکنل وایي خبر ورسېدي شکنل زورل رټل دا به وی چې مطلب دا ده چې دا غوی بد اخلاق بد اقوال بد افعال هغه ذکر کوي کله په آیات کې تخویف وی هغه تخویف دمکی دا داراول دی بیا یا به دنیوي وی یا به اخروی وی کله په آیات کې کوم جنو بشارت وی زیر به وی منون کو د دعوی ته نو هغه بیا سوي هغه بیا چې کوم جنو یا دنیوي وی او یا به اخروی وی کله به په آیات کې ترغیب وي د دعوی سره متعلق امور یا دعوه په خپل باندې د هغه فواید به ذکر کړي نو هغه فواید دنیوي او اخروی چې ته ذکر کړي هغه ته ترغیب وای او هغه سره بیا کله تشجیع او تشجیع چې بهادر کوي چې تا دا خبره دغه کله به تسلی وي تا ته پلار د حق کې رکاوټونه راځي نو هغه رکاوټونه چې کوم دنو د هغه د لری کولو د پاره تا ته تسلی درکې دا هغه مختلف دغه تیر شو کنه شواهد مون ډیر پیش کړل کله بتا ته چې کوم دنو تزهید درکې بی رغبتی په دنیا کې چې چونکی د دنیا د وجنستان دغه خبره پاتې کیږي دا د حق دعوت دا د حق جهاد دغه دعوه منل دا د دنیا په وجه پاتې کیږي د مشرۍ په وجه د رکوع په وجه لهدا دنیا ته توجه مکه کله چې کوم دینو مت هغه ته به تزهید عنوان مو ورکو کله به په آیات کې سوي امور مدافعه للعذاب بوي هغه سيزونه چې هغه عذاب د فکې نو د هغه تذکرہ بوي چې هغه بیا سودی هغه بیا دریدي یو چې کوم دینو پاغه کې امور مدافعه للعذاب کې هغه کې بیا یو د اجتناب عن الشرك ها یو احسان ال العباد خ بندگان سره خېګړه کول د شرک نه ځان بچ کول او دریم نمبر چې کوم دینو نه د ظلم نه ځان بچ کول د ظلم نه مظالم رد المظالم نهي المظالم نهي عن المظالم دا راځي نو دای پکې بل شو او یو دلیل وحی ده دلیل وحی هغه د چې دا په دلیل کې دا خبره پیش کړی چې ولې دا خبره کوي الله ویلي دا الله چې ویلي د دې بیا مختلف الفاظ دي کله هغه په لفظ د چا سره وي په لفظ د شهادت سره وي لکه شهد الله انه لا اله الا هو لا اله الا هو دعوه ده الله یو دی معبود یو دی ولی ذکر شهد الله الله بس الله گواہی کرے کلب قضا وی قضا ربک الا تعبدوا الا اياه کلب قول وی وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين كلب امر وقل اني امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء بل کله به چې کوم دی نو دغه وي دا کله به لفظ د نهي وي قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دا سنور الفاظ نو دا سری دا د دلیل وحی په تور باندې پیش کیږي تاسو په پوه شئ کنه نو ګوره اول و مزامین توحید اثبات رسالت صداقت قرآن او دغه چن صدق قیامت جهاد انفاق فی سبیل الله ولا برا دا شو بیا ور پسې چې کوم دنه دوت د دعوا او دلایل عقلیه نقلیه صحیح شو اغلا بیا او بیا ور پسې چې کوم ده او وحیه او بیا ور پسې چې کوم دنه دغه و امور زجر بشارت تخویف ا او دغه شانتی تزهید تسلی ترغیب او ورپسې کوم د نور دغه امور مدافعه للعذاب دا سجنه کوم د دا پتا تاسو کیږي دا به ذکر کیږي اوس د دینه پس یو سو قاعده دي ښا هغه ذکر کوو هغه قاعده چې هغه تا ته د قران کریم په فهم کې بصیرت راوړي فهم خو دې طریقه خو دې زده کړه چې قران به داسې فهم کوما یو آیات ته دې عنوانات لاندې داخلوما خو لیکن دا خبره ده چې کله کله بسوي د بصیرت د پاره باز قاعده اغه ذکر کو په هغه کې تقریبا و قاعده دي سو قاعده دي و قاعده یو قاعده یو قانون هغه ته ویل کیږي طرق التعلیم څورته وای طرق التعلیم ورته مونږ وایو د تعلیم طریقې ته چې دعوت چلے نو څنګه به چلے تاسو طریقه خو پتا چې چا اعتراض کو څنګه جواب دی ورکې څه ترتیب به کې خدا موږ راته په مستقل عنواناتو کې ذکر نه کړو خو یو قاعده په تور ده کدا پر کم ځایونو کې راځي لکه سوره انعام او سوره سبا کې دا ډیر راځي نو دا په دی وجبانه مونږه دا کړ دي ته طرق التعلیم ویل کیږي او د دې په سر کې عموما قل راځي سرازي قل قل پس په قل د صد فار راضی په قران کې نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی قل فی القرآن جواب وقد یکون محذوفا قل چې کوم دغه په قران کې په جواب د سوال کې راضی په تا چا اعتراض کړي کله باغ اعتراض ذکر شوی او کله باغ اعتراض حذف وی خو لیکن دا په قران کې د جواب په تور استعمالي کې چا به سوال کړي چا به اعتراض کړي نو دا غي په جواب کې به کوم دنه دارازي دي ته ویل کېږي طرق التعلیم د دعوت طریقه ته تخې چې دعوت په تسنګ چلی د دې مثال تاسو وګورئ په سورته انعام آیت نمبر 14 کې سوار لسم آیات په سورته انعام راو بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اغیر الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض قل اغیر الله يتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم ورته ووایه اغیر الله یا غیر د الله نه اتخذو ز جوړ کوم ولیا بل سو کارساز ولی معنا کارساز دی ځکه فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو له هو یطعم ولا یطعم او هغه خوراک ورکي ولا یطعم هغه ته خوراک نشي ورکوله دا ورته تو وایا اوس چې کله ته دا وای دا ول د دوی سوال دی کنه چې مطلب ته ولې زمونږه زمونږه د خدایانو تم ته عبادت کوا کنه نو ته جواب بسور کې چې نه غیر الله یتخذ ولیا یا دیو چې زمونږ د خدایان کوم حاجت روا دي مشکل حل کوي نو ته دوی دا ورنه مانی نو ته دغه جواب ورکړه چې نه زه غیر د الله نه دغه نه کوم نو دوی بیا سوال وکړ وی لکه ټیک ته توا چې الله تعالی یو فاطر السماوات والارض دی کنه دا خبره خو تکي خو بالفرض کبل چاته عبادت کې نه ولې څه کافر کیږي څه ګناګاری کې پله دې کې څه ګناه ده نو جواب دا دی قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشرکین ورته وایا انی امرت ما ته امر کړی شوی دی ان اكون اول من اسلم چې زه اول شم د هغه چانه اسلم چې هغه تابعدار د الله وی تابعدار د قانون د الله وی ولا تكونن من المشرکین او ما ته ویلی چې مکه ګد مشرکانو نه د دې څه مطلب کړ دې جواب خلاصه ده چې او بالکل دا لوی ګناه ده لوی ګناه ده ولی زکه چې ما ته الله پاک اوامر کړی دی او ما ته نواهی کړی دی امرت ولا تكونن نو زه د امر او د نهي ترمنځ یم پوه شو کنه نو چې امر دې اون منلو او نه چې امر دې اون کړو او نهي دې وکړه نو دا ګناګاری کې سړی کنه ګناګاری کې د امر په پرې خو دو سره او د نهي په کولو سره د دواړو سره چې کوم دې سړی ګناګاری کې نو د په ګناګاری کې دوی به وای چې خیر دې که ګناګاری کې نو خیر دې زمونږ د قومي اتحاد ګور دا ډیر لازمی شی دی دوره خو بنه ګناګاری کې چې بیخي په کبیره ګنا ته ورسیږي کبیره ګنا خو بنی نو ورپسې سوی آیت نمبر 15 کې سوی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ورته وای انی خاف یقینا زیریګم ان عصیت ربی که چرته زنا فرمانیو کم در خپل عذاب یوم عظیم د عذاب دور ذلوینا نا لوی ګناه ده لوی ګناه خو څه کنه کبیره ګناه ده نو چې دوی کبیره ګناه ده نو بیا ورپسې و ان یمسسک الله مینس کې دلایل پیش کړي خو څه مینس کې دلایل شروع شو و ان یمسسک الله بضر کچرته ورسې الله تعالی تا ته تکلیف فلا کاشف له ها دا مینس کې پاره شو من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه فاغور من یصرف عنه هغه چانه چې واړو له شو دغه عذاب یوم اذن په دغه ورځ کې فقد رحمه نو یقینا رحم وک الله پاغه باندې وذالک الفوز المبین دا کامیابی ښکار ده و ان یمسسک الله کچرتا کچرتا اور سی الله تعالی تا ته به زور لن څه تکلیف فلا کاشف له نو نشته پورته کون کې هغه تکلیف لره الا هو غیر د الله نه بل سو و ان یمسسک بخیر کو ورسه الله تا ته خیر ته فائدہ فهو علی کل شیء قدیر غ الله پاره او څه باندې قادر دی دای مېس کې دلیل عقلی ورکړو ښا وهو القاهر وغ الله تعالی غالب دی فوق عباده پورته د بندګانو خپلونه وهو الحکیم الخبیر غ الله تعالی حکمتون والا دی خبردار دی دای وته په مینس کې ویل چې دای ویل نو دوی بیا خپل مسالې ته واپس لاړه دعوت چلی دو کنه چې یو الله عبادت کوي دوی وتاول کې وی چې نه کله یو الله اونکه استل بوشي نو هغه جواب ورکړو بیا دی وته وی چې سو ګناګاری کې خو پنا دا غي جواب ورکړو بیا وته دی وی چې ګناه ګناه بس ګناه کبیره خو بنی کنه دا غینا یو ګناه صغیره به خیر دار سره وکا قوم به متحد پاتې شي نو التا بل سوال دوی دا وکړو چې خاصه صحیح ده چې ته وای کنه چې دا خبره مطلب دا دی چې یو الله عبادت وکړو په دې باندې څه شهادت څه دلیل څه گواہی څه خو په پیش کنه نو هغه جواب ورکړي نو لسم کې قل اي شيء اكبر شهاده ورته وایا کم یو شی اکبر ډیر لوی د شهادتن په اعتبار د گواہی سره خدا هم دلته کې د دلیل اعترافي دی ښا دوی غلی شو چې غلی شو غږ نه کوي نو قل ورته وای الله الله تعالی دې کنه کم وخت غږ نه کوي الله دې شهید بیني و بینکم گواد پمین زما پمین تاسو کې په دې خبره باندې نو دوی وی دا الله بس څنګه گواہی څنګه گواہی د مونږ ته الله سره گواہی نه کړې وای گواہی دارا و اوحی الی هذا القران او ما ته وحی کړی شوی د دې قران دا قران گواه دی کنه د الله تر طرف نه لانذرکم به دې لپاره چې زه ويروم تاسو په دې قران سره ومن او هغه څوک چې ويروم بلغ چې چاته دا قران ورسیږي که څوک زه وینم او کوي نه وینم خو چې قران وته ورسیږي او پیریږي نو دا قران دې کنه نو دوی دغه خبره څنګه دا قران گواشو دا قران د دې مقابله تاسو کول شي نشو کولای خچ نشي کولای سره د دینه چې فصحای بلغای کاتبان یې شاعران یې صحیح شو کنه زنه کاتب یم نه شاعر نه قاری یم تلاوت دغه لوستلم نشم خوش او باوجود داغه نه داسې کتاب ز بیانوم او تاسو ټول عربي مخابره نشي کولای معلومه ده چې د الله کتاب دی خو اوس راځي چې هغه کتاب چې تاسو عاجزه کړی یې هغه سوي هغه خدا وایي چې الله نه غیر بل څوک نه جوړي نو بس دا الله گواہی شو دا دا الله گواہی شو چې دا خبره ورته وکړه نو دوی دوی به وایو دا ستل کنه چې مونږ خو بس ته دی سوال پښتنه پې کوي انکم لتشهدون آیا تاسو عقیده لرئ دلته شهادت په معنی د اعتقاد سره ده خلا مختلف معنی سره یو یو لفظ راځي ان شاء الله چې کله سبق وایو بیا بدا کو انکم لتشهدون آیا تاسو عقیده لرئ ان مع الله الهه اخرى چې د الله سره نور مددګاران نور خدایان وسرشته دي نو دوی به وای او مونږ خو لرو مونږ خو دا عقیده لرو نو چې دوی وای چې مونږ دا عقیده لرو نو قل ورته وای لا اشهد زه خو ګوره دا عقیده نه لرم نو دوی به وای چې دا عقیده ته ولې نه لري دې عقیده کې څه نقصان دی نو قل ورته وای انما هو اله واحد یقینا نه الله تعالی معبود یو دی و اننی یقینا ذکیم بری ان ذ بیزار مما دا اغنا تشریکون چې تاسو شریک وای دین ذ ذکر برائت کوم چې دا شرک ته شرک او ذ په شرک باندې عقیده نه لرم صحیح شو نو بیا دغه شان په دې طرز باندې دا چلیږي دا رنګ هم په دې صورت کې آیت نمبر 50 راو باسي دوی وته وې قل لا اقول لكم سوال لا وبا سکنه سوال دی داو کو پوښوي چې زکه چرته ته مطلب دا دی چې دغه پیغمبر د الله تعالی طرف نه نو مونږ ته وای کنه چرته خزانی کوي مونږ ته اوخای یا مونږ له راوړه نو دا هغه جواب ورته کوي قل ورته وای لا اقول لكم ذنویم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانی د الله دی ولا اعلم الغیب او نه د پویګم په غیب باندې ولا اقول لكم او نو يم د تاسو ته انی ملک چې د فرشته ما دا رقم نو مزکا دریواړه نشم کولای نه ته خزانی خول شم ځکه ما سره غیب نشته دی نه در تراوړې شما زما په اختیار کې نه دی نه ز نه ز ملک يم چې ورپسې وګرځم او را پیدا کوم دا کار نه ما کې نشته د بشر ما نو داعی ته پکار دادی چې د داسې ونه کی چې د خلکو د دعوت ته پار ځان کې فوق البشریت صفات ښکارا کی اسې ځان داسې ښکارا کی جو ما تعالی ته اوس دغه ښکاری خو شو کنه نو داسې د فوق البشریت صفات پدان کې داعی نه ښکارا کی صحیح شو خا نو چې دا یو کړه ان اتبع الا ما یوحى الی نو دوی وته وی چې خا چې تا تا سره خزانی نشته پیدا کول هم نشو مونږ او تا کې څه فرق دی فرق سره ها فرشتم نه نو مونږ او تا کې څه فرق دی مونږ او تا خو برابر نشو نو ورته وی ان اتبع تبو ته واته د تابع فرق هم دار ان اتبع الا ما یوحى الی د تابعدارین کوم مگر د هغه چې وحی کیږي ماته نو چې دا زه د وحی تابع یم تاسو د خواهش تابع نو دوی وای دا څه خبره ده خو لکه دا اوسنی چې دی دوی وای زمونږ دام قانون دی او دغه یو قانون دی خبر اورسه دي کنه دواړه قوانین دي علماء دیوبند کې او عالم کتاب لیکلې په خوا ما بل ورسکتو مخه تراغه هغه وای ک چا د بل چا قانون ته قانون وی په قاعده باندې لیکل دي عثمان دا غنوم یې رسو دی غټو حضراتو ته تقریزونه هم کړی دي نو هغه وای چې چا د بل چا قانون ته فقط دا وی چې دا قانون دی پوه شو کنه نو وای په دې باندې د ایمان نه وځي دا الله نه قانون نه بغیر بل قانون نه دی غټول احوا او خواهشات دور زخت خبره کړي خجی او به هر حال داسې دم نو دوی به بیا وای چې ها زمړه خو ستادام یو خبر قانون دی زمونږ دام یو قانون دی ته په غیر روان مون په دې روان دی یو یو شی یو برابر پوه شو کنه ټول انسانان نو قل ورته وایا هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی ړوند او لیدونکې ستاسو مثال د ړوند دی زما مثال د لیدونکې دی دا نه دی برابر افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نه کوئ دا به ورته وای نو دوی بر ته بیا وای وستو لګ مخ کلار شي آیت نمبر 56 راو باسي دوی به اعتراض وکړي چې نه داس چل ده کنه چې راځي کله کله لګ دیر ته زمونږ دا ومنه دا زمونږ دا ومنه دا مونږ سره تسلیم کا خان پوه شو کله اوس تر ته وای اسلام راولا خو راځه زمونږ په دې لار باندې پوه شو کنه دغه لارې تراشه په دغه طرز باندې په قومي دارا کې شامل شه نو ته وته وای قل ورته وای انی نهیتو یقینا زمان کړه شوم ان اعبد الذین تدعون من دون الله چې زه عبادت کوم دا غچا چې تاسو را بلې غیر د الله نه نو دوی بوې ښا که زمانګه دا سبا و کې نه چل بو شي څه نقصان پکې دی نقصان پکې سره نو قل ورته وای لا اتبع اهواءکم زه تابعداري تاسو د خواهشاتو نکوم د خواهش تابعدار خو نه ما تاسو شیخ ټول د خواهشاتو نه جوړ تاسو خوای چې د عوامو حکومت ته او د عوامو د پاره دی او په عوامو باندې دی دا ټول په خواهش باندې مبني شعر چې د عوامو څخه خواهش هغه به قانون کوي دا د نه کومه دوی وته وې نه کدا او کې نو تاسو به سم مشکل جوړ شي څه نقصان نه تکیږي نو ورته وای قد ضللت اذا یقینا زب گمراه شم په دغه وخت و ما انا من المهتدين او نیم نیم بده د هدایت مندون کنا دا به د هدایت خلاف یو زما گمراهی به چې دستا سولاره قبول کم ښا دستا سولاره نه قبلوم اوس نو چې دا ورته وای نو دوی بل ته وای ښا زه صحیح شوې ته وای چې په حق مکان نو ته په سو وجه په حق چل سره چې په حق مو په باطل یو نو قل ورته وایا د په حق زکیما انی علی بینه من ربی چې د په واضح دلیل سره د طرفه د رب زمانہ زپر زپر حق زکه ما تاسو گمراه ولي وکذبتم به تاسو دروغ جن ګڼل دغه دلیل پوښوي نو دوی به بیا اعتراض وکړي چې خزه سیدا چې دا سی کنه چې ته په حق ای نو حق پرس خسری دا غي خسر خو مدد د الله کنه نو ته په مونږه عذاب را ولا کنه په مونږه عذاب را ولا کنه زر را ولا نو ورته وایا ما عندي ما تستاجلون به نشتره ما سره هغه عذاب چې تاسو تلوار کوي دا غي پرا تک باندې ان الحكم الا لله راوستل دا فیصله دا راوستل دا عذاب او دا بندول دا عذاب نه دا مگر لله په اختیار دا الله کې دا دا الله په اختیار کې دا یقص الحق بیانی الله تعالی حق وهو خیر الفاسدین وغه بهتر فیصله کوونکی دی اوس د دینه پس په دوی وای دینه پس بیا دوی دا اعتراض وکي چې ښا ته دا خبره کې نو مخکې آیات ته راته 71 نمبر آیات کې دا داسې دعوت رواني په مینس کې دلایل راشي راشي بیا هم دغه طرق او تعلیم ته لاړ شي دوی به وایي وایي که چرته څه قباحت ته چې دا مونږ غیر الله ته او غیر الله نه مدد غواړو صرف مدد ته غواړو کنه خو معمولی تصرفات مغوی ته ورکړي دي دا خو نه وای چې غټ خالق الله دی دا غټ خالق دغه دی کنه یا غټ متصرفین دادی مون خدا نه وایو نو ته جواب ورکې قل ورته وایا انا دعو من دون الله آیا مدد غواړو مونږه غیر د الله نه ما دا غچان لا ينفعنا چې مونږ ته غټ نه را رسي ولا يضرنا نه مونږ ته تکلیف را رسي ونرد ونرد على عقابنا مونږ به واپس کړی شو په پوند خپل باندې دا خو به زمونږ واپسی ارتداد به یې دا ارتداد د دې ځکه نه غواړم قباحت پکې دا چې دا کفر دی دا ارتداد دی خا نو دوی به وای دغه شانته نو دا دې دا کیم دی دا سه تلال شي بیا په دې سورته انعام کې آیت نمبر 161 اٹھاو باسي اتمه سپارته سورته انعام ختمي ګل تک دوی دا سوالو کی چې ته چې په حق یې کنه نو ستاره حقانیت دلیل سره په دلته مونږ ته اسمان خبره مکوه د زمکه راته دلیل وخایا په ځمکه دې څه دلیل دی نو قل ورته وای اننی هدانی الی صراط مستقیم اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم یقینا ما ته هدایت کړی رب زما اغلار نیغتا دینن قیما ملت ابراهیم حنیفا چې غدین مضبوط ته ملت ابراهیم ملت ابراهیم علی السلام دی حنیفا حنیفا چې سره کلک دی په توحید باندې بس دا معنی پښتو کې کو چې کله راشي بیا ان شاء الله تعالی پوره تشریح تکوم وما کان من المشرکین نو دا ابراهيم عليه نو دوی به وي خاط دا دزمکه دلیل دا پیش کړي چې ابراهيم عليه السلام په دین ته نو آو نو چې ابراهيم عليه السلام په دین باندې ته نو مونږ له چا په دین یو مکه والا خو مونږ ابراهيم دین باندې نو پسې جواب کوي وما کان من المشرکین نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نه نو دوی به وي خطا سره څه دلیل دی چې ستا په دین ابتدا ابراهیم علیه السلام په دین یو مونږ نه یو څه دلیل دی نو ته ته اصول د دین ابراهیمی بیان کړه د ملت ابراهیمی اصول ورته بیان کړه هغه دادی قل ورته وای ان صلاتی یقینا من زما و نسکی او نور عبادات زما خوشوي و قرباني زما و محيايا او ژوند زما و ممات او مرګ زما لله رب العالمين خاص الله لره چې رب العالمین دی د ابراهیمی ملت اصول دادی چې ژوند او مرګ الله د پاره عبادت بدنی عبادت مالی دا د الله د پاره او تاسو خو غیر الله لکوي نو زکه په ابراهیمی ملت باندې ما زکه په ابراهیمی ملت باندې ما نو د دینه پس چې دی دی وای خاص صحیح دا خبره خو دې صحیح وکړه چې هغه د الله د پاره وي خو ور سره ک بل څوک مثال کې تور پر بل چا د پاره قرباني وشي د بل چا د پاره عبادت وشي نو څه نقصان وي نو په تریا سات کې تاسو 64 کې وګورئ 164 کې قل ورته وایا غیر الله ابغي ربا آیا غیر د الله نه زولټوم بل رب وهو رب کل شی اگر رب د هر یو سیز دی ولا تکسب کل نفس او نګټ یو نفس الا علیها یو کار نه کوي یو نفس یو ګنا نه کوي الا علیها مگر وبال داغي پاغه نفس باندې ولا تزرو او نه پورته کوي وازره یو بوج چته اونکه نفس وزر اخرى وزر نفس اخرى بوج د بل نفس ثم الى ربكم بیا رب تاسو ته مرجعکم واپسی به تاسو فینبئکم خبر بدر کی تاسو ته بما پاغه عملونو باندې بما په هغه څه باندې کنتم چې وای تاسو فی تختلفون پاغه کې اختلاف کوونکی تاسو پوه شئ په دې طرز باندې چې ستا په دعوت کې کم سوالونه کیږي نو دا غي جوابات دي دا بیا په صورت سبا کې مشترک به هر حال تاسو دا وکتل صورت سبا کې د 24 نواله تر 27 پورې دک طرز باندې چلیږي بیا د 46 48 49 50 په دې کې ټول په دې با طرز باندې چلیږي او د ته ویل کېږي طرق التعلیم نو کله به مونږ یو آیات ته دا عنوان لګو یا به یو صورت کې دا وایي چې دې کې دومره طرق التعلیم دي څه شي دي نغیق به تا تر دعوت طریقې کار کوي تاسو په پوه شئ کنه او هغه اکثر مصدری په خپل خپل سره پس سره په خپل خپل سره کوم دنه خپل خپل پاول کرا غلي دویمه قاعده زده کوي دا یو قاعده زده کړه کنه چې بل دې ته طرق التعلیم وای ښا دویمه قاعده دا ده دویمه قاعده ته مونږه استادان ورته ادماجم ورته تو کوي مفسرین په دغه کې مرادي او اندماجم ورته وي ته ته وي ادماج او اندماج ا کنو ته ته اړ یو نو مخلي ادماج وای کې اندماج وای دمج اصل کی ویل کیږي چې یو شی په بلسیس کې را اون غاړي نو غفتل تاسو پیژنې لکه دلته یو کتاب دی اوس په دې کپړه کې را بند یو شی په بلسیس کې ران غفتل ته څه ویل کیږي ادماج اصل کې ویل کیږي خو ادماج بیا دلته ویل کیږي په دوه قسمه ادماج دی په کلام کې بدار راځي کله په قصه کې ادماج راشي کله په نفس کلام کې ادماج راشي څنګه ادماج راشي ادماج دار چې قصه خو چون کې قران خو مقصود دا نه چې تا ته قصه بیانې کنه قران خو دا غي یو عقیده ثابتې کنه نو تا تبا د قصې سیسه ذکر کی نا صافی په پای کې بل ځای ته ووري بعضی قصه بس کې حذف دی هغه چې حذف کی نو هغه تا ته پته لګي په خپل به تا ته پته لګي دا کې ادماج شو دا کې څه شو ادماج شو لکه د سورته آل عمران سلو درې مسی پار 48 نمبر آیات راو باسي اته سلو ختم آیات ښا او د تاسو په قصه کې د ادماج مثال خیم قالت الملائکه یا تفا وقت چوی ملائکو یا مریم اے مریم ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیر درکې تا ته بکلمتن په یو کلمې سره منه داغه طرفنا کلمه څوک ته عیسی علی السلام خو څه کنه په د باندې اطلاق د کلمې کېږي ځکه چې په کلمې د کون په کون سره پیدا شوی دی نو په دې وجه اسمه المسیح چې نوم د مسیحي عیسی ابن مریم عیسی به زوی به د مریمي وجیها مخورز به په دنیا په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې ومن المقربین او د نږدو کړو شو خلقونه به الله تا ويكلم الناس د د صفات بیان دی عیسی علی السلام تاسو ته ګورئ ويكلم الناس او خبرې بکې خلکو سره فل مهدی پغیګه کې خامخا زنګو نه لخه مهد غیږ ته وي پوه شئ وکهلا او پس کې په زوړوالي کې ومن الصالحین او دې بې د صالحانو نه قالت وی دی مریم رب ای رب زما دا قصه شروع ده الله تعالی ورته دا صفات بیان کړي کلمه بی نم بی مسیحی سیشو مسیح عیسی ابن مریم بی وجیه بی مقربین نبی خلکو سره به خبرې کوي ټیک شو او سبې د صالحات اوس دا خو شو اوس مریم وی قالت دی وی رب ای رب زما ان یکون لی ولد سرنګ به مال رب چی ولم یمسسنی بشر او نه در رسیدلې ماته سړې سړې ماته نه نکاح کړی دا نه بدکاری کړی دا الله دا بسنګ قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله ورته وی هم دغه رنگي بایي تو دک په دغه حالت پې نه بری چا سره واده کړي نه بری څه بدکاری کړي خو لیکن الله یخلق ما یشا الله پیدا کوي هغه چې اراده وشي اذا قضا امرا کله چې فیصله وکړي الله د یو کار په انما یقول له نو یقینا و یغ کارتا کن شنو په یکون شي ورسولا الی بنی اسرائیل او رالیږي به الله تعالی دی بنی اسرائیل ته اوس ګوره ښه قصه قصه روانه وکنه الله دا بشارتونه ورکړل مریم ته زیری ورکړل اوس په دې منځ کې څه وایي دارک شروع شو انی قد جئتکم زرا غلم تاسو ته آیت من ربکم پاغه آیت سره طرف در رب تاسو نه دا د عیسی علی السلام خبره اوس شروع شي اوس پوری خبره د چاوي د الله تعالی خبره د الله کلام روانه اوس پوری یو دم او یو دم خبره شروع شو عیسی علی السلام وی انی ذرا غلم قد جئت انی قد جئتکم ذرا غلم تاسو ته آیت من ربکم پاغ نشانی سره د طرف در رب تاسو نه انی اخلق لكم چې زب جوړون تاسو ته منت پینې د خټې نه کای ات الطير په شان د شکل د مارغو فانفخ فیه نو زب پکم پاغي کې فیکون طیرا نشبدا مرغی الوتون کې به اذن الله په حکم د الله و ابرئ الاکمه او زبا جوړو ما هغه ما درزا دړان د ول ابرصا او هغه برګي مرز والا و احي الموت او ژوند کوم بمړي باذن الله په حکم د الله و انبئکم خبر بدر کوم تاسو ته بما پاغه سبانه تاکلون چې تاسو خوري و ما تدخرون هغه تاسو ذخیره کوي فی بیوتکم فکورون خپل کې ان فی ذلک لآیه لکم یقینا فدی پدغه معجزات کې لآیة لکم په دې کې څه دی؟ په دې کې عبرت دی ستاسو دپاره، په دې کې دلیل دی ستاسو دپاره په صداقت د رسالت زما، ان کنتم مؤمنین که چېرې یئ تاسو مؤمنان په رسالت زما باندې. اوس تاسو دې قصه کې دغه ته وکتل که نه چې ګوره ورسولا الی بني اسرائیل ان انی نشورو شو قصه بدله شوه دي ده کې کلام حذف شو خو کلام پکې مینس کې کټ شو څه شي څه چل کلام بدل تکي ورته ادماج دي ته وي ته به تقدیر راو باسي نو فولیدا پیدا کړ شو عیسی ابن مریم پوه شو کنه ها وعلم او ورکړ شو ورته تعلیم د کتاب تورات او انجیل ثم ارسل بیا راولې ګل شو رسولا الى بني اسرائيل بني اسرائيل تا نو کله ارسل شو نو فقال بیا وی ان انی قد جئتکم بآیه من ربکم زراغلم تاسو ته نو په قصه کې ادماج راغی کنه تاسو اوس پوه شئ کنه قصه کې دومره حذف راغی چې بیا را پیدا شو نو بیا را ولېګل شو بیا تعلیم د کتاب ورکړ شو تعلیم د کتاب ورکړ شو بیا دا غینه پس کوم دین را ولېګل شو درالېګل نه پس بیا خپل قوم ته دا خبره وکړه خو چون کې دلته خو مقصود دا نه چې تاسو ټول قصه بیان کی نو بس هغه مقصدی ځای ته ځان رسې نه هغه صفات ذکر کړل ډایرک دي تاسو وایي دي په کلام کې ادماج وایي تاسو په پوه شئ کنه په ادماج باندې ادماج او اندماج دي ته ویل کیږي یا دا رنګ تاسو سورته مریم راو باسي د دویم آیات نه تر دولسم آیات پورې تل ګورو ښا قصه کې ادماج ورته دلته قصه کې دلته قصه کې ادماج دی ښه جی دلته هم په قصه کې ادماج دی کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا دا سده دا یادول د رحمت د رب تعالی په بنده خپل باندې ها زکریا چې زکریا علی السلام صحیح شو اوس د زکریا علی السلام دغه تاسو ګورئ ښا اذ نادا ربه کله چې आवाज کړي زکریا علی السلام ربه رب خپل تندا ان خفیا आवाज ورو په قلار غوندي مطلب دا ده په پټه باندې الله نه سوال وکړو څه سوال وکړو قال وی وی ربي اي رب زما اني وهن العظم یقینا کمزور شو ډوک زما مني زمانہ واشتعل الراس او لمبش سر زما شیبن ها د بډا والی ها سپین شو پرته وو کنه مطلب دا ده اشتعال دا دی نو دغه سپینواله پکې راغی ولم اکم بدعائک رب شقیا او نیم ز په دعا د رب په دعا ستابانه ای رب زما شقیا بدبخت محرومه الله تبارک مال دعا نه محرومه کینا و انی خفت الموالیا او یقینا یری گمزو د وارثانو نه من ورائی رست زمانہ چې زما وراثت ته پروا نه لی یا زکریا ای زکریا علیه السلام اوس د دې نه ګوري د سوال وکړو وی الله مال بچی راکې اوس د الله کلام ته ګوري ښا یا زکریا ای زکریا علیه السلام انا نبشرک یقینا مونږ زیره درکو تا ته به غلامن پاغه الک سره اسمه یحیی چې نوم داغه به یحیی ولم نجعل له من قبل سمیا چې نه د ګرځول مونږ غلره مخ کې د دینه سمیا هم نام نوم شریک نوم شریک دا نوم د بل چانه لکه خو د شوی د دینه مخ کې قال دی وی دی زکریا علیہ السلام رب ای رب زما ان یکون لی غلام سرنګ بی زما مال را الک دا به کم کیفیت کی دا نه وای چې کنه مطلب دا خو ناممکن نه نه نه دا به کم کیفیت الله زما خزه خوشان ده اوس په کم کیفیت راکې ما دوباره ځوان کې خزب بل کوما کنه مطلب دا دی سترز به کنه خوش نو الله ورته وی قا نو دوی رب ان یکون لی غلام څنګک په کم کیفیت پی ما لرالک وکانت امرأتی عاقرا ده ښځه زما شنډه وقد بلغت من الکبر عتیا او یقینا زه رسیدلی ما ده بوډاوا زوړوالی نه عتیا انتها ته الله زه خو بیخی بوډا یم خاخ مکمل زوړ یم قال کذالک الله ورته ویم دغه شانته به یی ته بوډا دک سی بوډا به نه ده ځوان کوم دوباره خو بیا به دم بچی در کوم قال ربک و ربستا هو علی هین دا کار په ما باندې آسان دی وقد خلقتک دلیل دا دی چې تم پیدا کړې من قبل مخک د دینا ولم تک شیئا نو ته هیڅ شی نو قال رب اجعل لي وی د ای رب زما او ګرځو مال را آیتن یو آیت یو نشانه د شکری پوښیا یو نشانه د بچی پیدا کېدو چې الله ز بسنګ د امانه مقرر ککنه قال الله ورته وی آیتک نشان استا چې د الله تکلم الناس تب خبر نه کې د خلق سره یا خبر بنش کوله دا دواړه معنی بیا پاغه ځای کو سلا سلیالین دریش به سویین برابر فخرج علی قومه ګوره وتا نو راوته د قوم خپل باندې دا زیره وته ملاو شو نو هغه زیره چې ملاو شو وی تب خبر نشي کوله خبرې بند شو وخت راغه خبرې بند شو وخت راغه ماشوم پیدا کیږي نو الله تعالی رده جواب بند کړ فخرج علی قومه نو راووته په قوم خپل باندې من المحراب د عبادت خانې نه فاوحا الیهم نو اشاره وکړه دی قوم ته ان سبحوا بکرتا وعشیا خبرې نشو کوله وی بس سبا او بیګا چې کوم دنو د الله څخه وای تسبیح وای دا خو ویل اوس دا څه چلو شو یا یحیی خذ الكتاب بقوه کیسه بدل شو کنه نا صافی د یحیی علی السلام د دغه خبره شروع وا چې یحیی علی السلام به الله پیدا کوي او داسې به او داسې به داسې به او اوس ذکریا علی السلام خلکو ته خبره شروع کړي ان سبحو بکرته و عشیه اوس ناس اتو یا یحیی خذ الكتاب بقوه اے یحیی واخل کتاب بقوه فقوت سرا پوچ په قوت د عمل سره نو دا واخله اوس دلته کې کلام کې دغه راغی ادماج راغی کلام حذف شو خاصه چلو شو د زکریا علی السلام جبه بند شو بیا الله تعالی یحیی علی السلام پیدا کړو بیا یحیی علی السلام چې کوم دی نو ځواني ته ورسېدو دا غینه پس الله تعالی کتاب ورکړو نو بیا وته وی یا یحیی خذ الكتاب بقوه خو دا دومره کلام منځ کې څه شو هغه ختم شو ښا چې فولد یحیی پوه شوې پیدا شو یحیی علیه السلام ثم بلغ شده بیا ځوانۍ ته ورسېدو ثم ارسل نو بیا راولېږل شو رسولا رسول نو چې راولېږل شو نو ثم قال الله تعالی له بیا الله د توبې چې یا یحیی خذ الكتاب بقوه تاسو ولې د ادماج په کلام کې په دغه کې په قصه کې په قصه کې ادماج دغه شان تراشي ښا دې ته ادماج وایي دغه رنګي کله ادماج ما تاسو ته وی قصه بنی خو په نفس کلام کې براشي پس کې براشي په نفس کلام کې به ادماج راشي او شی وپکې پټي خو تاسو به اندازه لګی چې دلته سپټ دي لکه دا مثال زمونږ د استادانو علامه حسین علی رحمه الله داغه په طرز باندې کنه چې کم دغه ته تقدیر دې دلته سوره دا سوره بقره ولسم آیات تاسو راو دا دو مثالونه دي که تاسو خیال کړئ دو مثالونه دي کنه مثلهم او کسیب دا دو مثال دي د دوه مثالو کې د نور مفسرینو طرز دا دی چې دا دواړه د منافقانو سره لګي د چا سره لګي منافق او زمونږ د استاد محترم استاد الاساتذه علامه حسین علی رحمه الله دا غ طرز داو چې نه دا یو د کافر سره لګي ادا یو د منافقانو سره لګي صحیح شو به هر حال کې هر څنګه څنګه لګي تاسو ته ګوري مثلهم مثال د دې کافرو کما ها مکی والا او کما مثل الذی فمثال د هغه سړی دی استوقد نارا چې بلکې اورو مثال د دوی په مثال دا غسړی دی یعنی هغه سړی دی چې هغه د تقور بل کو نبی علیہ الصلات والسلام په مکه کې وو رڼا یې دوی ته جوړه کړه دوی ته رڼا جوړه کړه کنه په مکه کې چې جوړه کړه فلما اضاءت نو هر کله چې روخانه شو ما حوله هغه غیر چا پیر زائد اورنا د اورنا غیر چا پیر چې کم ځای هغه رڼا شو چې رڼا شو نو دوی هغه په نه منلو کنه چې نه منلو نو ذهب الله بنورهم الله تعالی بوت لو هغه نور د دوی نبی علیہ السلام چې کوم د مکی نه سوکړو هجرت وکړو نو وترکهم فی ظلمات لا یبصرون پری خودل دی پاغه تیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني صحیح شو اوس دی ځای کې دا خو مثال دی تراشه مثال دا خو موږ ته مماثله ول دغه کنه چې د سره پاره دا خدا مثال څنګه بیانېږي فلما اضاءت ما حوله هر کله چې رڼا شو هغه چې حوله چې غیر چاپیر لري نو یند دینه غیر چاپیر علاقه رڼا شو نو ذهب الله بنورهم الله د دوی نور بوتلو نو مثال تراشه تا مو مثال کو کافر دی هغه پرېګ دا الله د چا نور بوتلو چا رڼا بوتلو د چارنا دا هم ضمیر راجی چاته دی دلته تقدیر دی اصل کې وهناک رجال قاعدون دغه ځای د اور نګیر چا پیر سړی ناشتي خو شکنه ذهب الله بنورهم الله دا غوی نور بوتلو صحیح شو کنه دا هم ضمیر اغوی تراجی دی خو دغه ضمیر چې کوم دنه دلته کې پخکاره باندې چې هغه چا تراجی دی هغه ښکارا نه دی هغه په کلام کې منتمک هغه په کلام کې څه دی مندمج دی پټ دی دلته کې هغه به راو باسي و هنا که رجال قاعدون د دې اور نه غیر چا پیر سړی ناستی نو ذهب الله بنورهم الله دا سړو د نور بوتلو رڼا لاړه چې لاړه نو څه چلو شو وترکهم پری خودل دوی فی ظلمات فتیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني تاسو پوه شئ کنه دا د چا نور لاړ نو نور د دوی لاړ صحیح شو دغه شانتې ورپسې دا بل مثال دی او کا صیب من السماء او کا صیب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق یا مثال د دې قران چې د پشان دغه باران دی غټ ساس کواله باران دی من السماء چې طرف د اسمان نه فيه ظلمات چې پاغي کې تیاری وي و رعد او څه شي وی غلزار وی و برق او پړقار وی دا پکې وی کنه اسمان باران ناغه تور تیارې جوړ کړه هغه په غوګونو کې ګوتې ور کوي دغه ځای دی باران کې سړی دی هغه دا کار کوي چې څنګه په باران کې سړی دغه شان کار کوي چې غوګونو کې ګوتې باندې چې تندر د وجنه مزړو نه چوي نو دغه رنګ چې قران نازلېږي نو پاره کې درې قسمه مزامین دی قران کې یو برقی مزامین دی پړق ته ښا فائدې دي پکې کنه دا پکې غنیمت شو دا پکې دا شو دا پکې خپل صحیح شو کنه یو پکې مطلب دا دی چې ظلمات کی سختي او تکلیفونه او شدائد دي یو پکې رعد دی چې هغه رد شرک کوي د دوی په خدایانو باندې رد کوي کنه چې دوی په خدایانو په قران کې رد راشي نو غوسه ورزي وګونو کې ګوتې خبر اورسې دې کنه خو به هر حال دلته هغه کلام کې اعتماد د تماخول هغه مثال تطبیق ته هغه بیا کوو ان شاء الله تعالی صحیح ده نو دا په کلام کې سره دي اعتماد او اندماج دي تاسو وي اعتماد او اندماج تاسو پوه شئ کنه کلام کې څه پټواله راشي څه کلام به پټي نو دا به کله کله موږ دا کوو خراو باسو او دا بیا په بسم الله الرحمن الرحیم کې مونږه الته اندماج وکړو ان شاء الله چې بسم الله سره رب مقدغه دی دلته کې لکه موږ د سورته فاتحه ټول خلاصه په وضو او بسم الله کې د ټول قران خلاصه او بسم فاتحه تراولو او ټول فاتحه او بیا بسم الله ته وضو نو چې بسم الله ته وضو نو الته بیا بسم الله سره رب مندمج دی صحیح شو او الرحمن الرحیم سره بیا مالک مالک یوم الدین مندمج دی صحیح شو کنه هغه بیا اندماج ویل ته کېراو باسو به ان شاء الله نو دا ته اندماج ویل کیږي درېمه یو قاعده ده چې هغه قاعده ته ویل کیږي اعاده لبعد العهد څه ورته وایي په داسې په تاسو دا ټکی ګران شوی څړ مار لړم د میوي خو اعاده لبعد العهد دی ته وایي چې یو ټکی ته مخ کې وي نو بیا چې لږ وخت تیر شو نو بیا د مقرر کار ډیر دای که خیال مو کړی مقرر چې کله تقریر کوي خطیب صاحب نو چې شروع نو هغه یو ټکی رانی ولې یو سات پس بیا هغه ټکی وای بیا یې وای بیا یې وای دې ته اعاده لبعد العهد وای دا زموږ استادانو دا ټکی دا کړه د ډیر قران کې په ډیره اسانی راشي پوه شوي اسانی پکې راشي چې نور مفسرین هغه ټکه څوک نه کوي نو هغه ته بیا ډیر مشکل یا غزای حل کولو کې بیا لږ مشکلات راځي زه به تاسو ته ول پښتو کې مثال دا کم یو سړی د تیلېږي چرتا او ته په خبر تل صحیح شو پیښور ته خو بل پیښور ته لاړ شه الته بګورې ډیر مشکلات دي یو پیر دی ویلي ډیر مشکلات دي ډیر تکلیفونه دي ډیر اختلافات دي ډیر لانجې دي دادي دادي دا خبره یو کې کنه فوج نه بدن سات بیا پیښور ته لاړ شه خو ګورې الته په دې قوانینو چلیږي دو پیر دی وی کړي نه وی دا دویمه پیر چې توای کنه دې تاسو اعاده لبعد العهد وخت ډیر تیر شو عهد وخت وی خا زمانه ته وی وخت ډیر تیر شو هغه ټکی دوباره و هغه ټکی څه کی دوباره و لکه دا په قران کریم کې دا راوړي او دا د دیو جن راوړي چې یو پیر وسره بعض متعلقات ذکر کی چې لاړ شه الته دا چل دی دا چل دی بیا دوباره سره بعض متعلقات ذکر کوي چې الته لاړ شه خو په دې دې ترتیب بچلېږي نو دا دا دا ترتیب دا یو متعلق شو او الته اختلافات تلانجیل دا بیا متعلقات شو لکه اوس تاسو قران کې وینئ ادا مثال مو په ذهن کې وي ان شاء الله خو په پوه شي سوره بقره آیت نمبر 31 رو فاذلهم الشیطان الله آدم علیہ الصلات والسلام او حوا خود دیونه نه خوراک مکه چې مکه وای اوس الله وای فاذلهم الشیطان دوکه کدی آدم علیہ السلام او دی حوا ها بی بی لره شیطان فتلقى آدم من ربه نو ذکر آدم علیہ السلام د خپل ربنا کلمات یوسو کلمی نو هغه ویل نو فتاب علی نو الله مې ربانی وکړه پاغه باندې انه هو التواب الرحیم یقینا هغه الله تعالی توبه قبل انکه او رحیم دې قل نهبطوا منها جميعا اے هلته تاسو وکتو وقل نهبتو منها یو پیری وی فاضل لهم الشیطان نشاته وګورئ تاسو فاخرجهم مما کان وقل نهبتو بعضکم لبعض عدو ومولید کنا صحیح شو اوس بیا راغی قل نهبتو منها جميعا بیا راغی دا بیا ول راغی دا خو دوه پیری سره جنت نه نه را کوشي خو یو ځل وته وی کوشي نو بس را کوشي کنه نو دا دویم ځل راوړو ته سمانه لري دا دویم ځل راوړل ګورئ دا کې مونږ دا وایو چې یو ځل اهبتو بعضکم لبعض عدو دی کې ورته ذکر کوي اهبتو پړم به اهبتو کې بعض متعلقات د حبوط بعض متعلقات د راکوزیدو هغه تکوینی ذکر کوي تکوینی متعلقات تکوینی متعلقات څه دي تکوینی ما تاسو ویلي چې هغه څه چې ستاسو کې اختیار نه هغه نظام دی تکوینی نظام کې متعلقات څه دي هغه دادي چې الته به دشمنی شروع وي پوه شو تبه الته تر یو زمانی اوسېږي رست به وفات کېږي دا متعلقات ښا دا متعلقات تکوشا ما تاسو ته وی ته په خبر تلار چا ال تلان جی دي اختلافات دي ال ته ګوره حکومت هم ته فوج نه هم ځان ساتي دا خبره صحیح شو کنه په دویم ځل باندې چې اهبتو وای او مکه خکوزي دلی دي خو لیکن پاغه کې ورته سکه نظام تشریعي متعلقات پر وړي سره وړي نظام تشریعي څنګه قل نهبتو منها جميعا من ورته وی کو سید دی جنت نټول فاما یاتینکم مني هدن کچر تراشی زماره طرف نتاس ته هدایت فمن تبع هدايا نو سوچ تابع شي د هدایت زما قانون بدرځي قانون د منی ولا خوف علی فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نه به یره پتا سو نه به غم جن کیږي خیال مده کنه نا والذین کفروا وکذبوا بیااتنا آ کسان چې غي انکار وکړو درو جنو غنی آیاتونه زمونږ دا کسان خاوندان د اور دي هم فیا خالدون دوی به همیشه په دې اور کې نو دا ایبتو ایبتو چې دوه پیری راغې نو یو پی ورته یو پیری ورته غ متعلقات تکوینیه ذکر کړ چې ولکه دا دا چل به یې ګوري دشمنی به یې لانجی به یې دا قصې به پکې صحیح چوا سمو د بجوندې بیا به وفات کیږي دا به پکې دا به الله تعالی طرف نه پدې کې بستا اختیار نه ها یو شی به تشریعي هغه کې بستا اختیاري کوم شی خو الته کې به تاسو ته قانون درځي هغه قانون کې تاسو اختیار د کمانی او کني مانی خو کدی او منلو نو جنت دی کدی نه منلو نو بیا جهنم دی نو دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي اعاده لبعد العهد اعاده لبعد العهد دا لږ وخت پکې تیر شو دا وخت د تیرېدو نه وروسته بیا څه کړه بیا یې غټه کړه ما عاد ته چې واوره غوړه دا خبره دي تا ته یاد ښه هاجی ا نه صرف تکرار نه لږ تاسو واجب بل داسې تکرار راوړی دي اسې تکرار نه ده ښه خجی دغه رنګي دا که تاسو سورت مائده راو باسئ 110 نمبر آیات ښا دا وګوره تاسو 110 کې اذ قال الله یا عیسی فغه وخت چې بویل او بویل الله تعالی یا عیسی را په قیامت کې راخه ای عیسی ابن مریم زوی د مریم اذکر نعمتي یاد ک نعمت زما علیک پر نعمتونه زما علیک پتا باندې وعلى والدتک او په مور ستا باندې اذ هغه نعمتونه سو هغه داو اذ ایتک یاد کا وخت ته ما مضبوط کړی قوی مې کړی بروح القدس په جبرئیل علیه السلام سره دار معه حيث صار پوښوي تکلم الناس فی المهد وکهلا خبرې بکولې تا د خلق سره فی المهد په غیګه کې وکهلا په زړوالي کې په ماشوموالي کې خبرې کولې زړوالي کې زړوالي ته خوند رسیدلې کوهولت ته لا عیسی علیہ السلام کو واپس برازی کنه دا اشاره دی طرف ته ښا صحیح شو و اذ علمتک الكتاب او یاد کفا وخت چې ما او خطا ته کتاب لیکل والحکمت او پوی د دین والتورات تورات مې ته خو ول انجیل او انجیل مې ته خو بل نعمت یاد کو استخلق من التین یاد کفا وخت چې تا به جوړول من التین د خټه نه کهای ات طیر پشان د شکل د مارغو بی اذنی په حکم زما سره فتن فوق فیها بیا بتا پوکې وهلو پاغي کې ها واذ کففت بنی اسرائیل او یاد کا هغه وخت هم چې ما بند کړل بنی اسرائیل عن کستانه اذ جئتهم کله چې ورته ترالی بالبینات په واضح دلایل سره فقال الذين كفروا نو یا کسانو چې کافرانو منهم د دوی نه ان هاذا نه دا الا سحر مبین مگر جادو ښکارا دی پنځو او شپږو وو اتو اته نعمتونه تقریبا یا نه لس نعمتونه په شمار کړ دا مې در باندې کړو عیسی علی السلام ابو ان او الله کړو نه باندې یاد دی راته اوس تاسو را واوړی بیا آیت نمبر 100 116 تا په دې منځ کې بلم شته ښا ها دغه تر هغه نه 100 116 تر 116 بیا یې ویل قال الله بیا یې ورته وویل یاد که په هغه وخت کې چې وبوی الله دا یوه خبره ده الله ورته وایي دا نعمت مې در باندې کړو دا نعمت مې در باندې کړو دا دا دا دا دا مې در باندې کړو او الله کړي دي ښه نو بیا ولې تا تا خلکو ته ویلي دي چې زما زما د مور نه خدایان جوړ کړي هغه وایي الله ما خو نه صحیح شو دا خبره یو ده خو چون کی زمانہ پکې تیر شو میانس کی نو د بعد عهد د وجنه بیا و اتقال الله وی صحیح شو او ما غ اتقال الله رخا یا عیسی ابن مریم خو په اول ځل کې ورته نعمتونه ذکر کړل په اول ځل کې ورته نعمتونه ذکر کړل اوس په دویم ځل کې تنسکې پښتنه کوي پوښوي اول دل کې نعمتونه د دې لپاره ذکر کړل چې نعمتونه درته یاد دي کنه ته به دا خبره څنګه کې د دې نعمتونو او د دې احسانات خو ته شکر نه شکولې پوښوي نو د دینه پس تا دا خبره کړې ده هغه وینا الله نه صحیح شو خدا اذ قال الله یا عیسی پکې سره دا پکې هغه اعاده له بعد العهد ده ها یعنی خبره یو را روانه ده سرنا او تر اخره پوری یو خبره راخه فلولا ولنرا اذا بلغت الحلقوم چې کله ورسیږي دا سا الحلقوم مریتا وانتم او تاسو حين اذن په دغه وخت کې تنظرون تاسو ګورئ دی مړیتا دی مړیتا ګورئ هغه سا مریتا را ورسیدو مړکیږي او تاسو ته ګورئ ونحن اقرب الیه او مونږ ډیر نږدې یو دتا منکم تاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو نه وینئ فلولا ان کنتم دا لولا دو پیری راغه مخکم لولا رستو بیا لولا دا لولا بس صرف د بعد العهد د وجنا او بیل بیل متعلقات شته دي ال تکي پاغه حالت ذکر کو اوس وته وای چې خا لکه سړی ته وای چې خا چې ته وای چې دومره تکړه سړی ما کنه ته دومره زه دومره تکړه سړی ما نو غفلانی وخت کې پوه شو کنه چې پاغه فلانی باندې غفلانی وخت کې چې دا دا دا مشکل راغلی کنه پوښوي نو بیا تا ولې دا کار نه کو نو ته ته داسې وای چې تا بیا ولې پاغه ټیم کې چې دا کار شو دا کار شو دا کار شو نو بیا وته وای تا بیا ولې دغه دغه کولونه دفع کولونه دا سی دا اعاده لبعد العهد یو ځل وته هغه مشکلات ذکر کړل دوی مزل وته بیا لولا راوړو چې واوره ور بیا ولې نه چې ته وای داسې مکانات مونږ ته جزا نه ملاويږي دا مړه خورا واپس کنه په دې مړ چې تکلیف پوښوي نو دې تسوی د کې دا لولا اعاده لبعد العهد دا پوښي په دې باندې اعاده لبعد العهد د ډیر وخت د تیریدو د وخت د تیریدو د وجنا هغه ټکه دوباره راوړل ادا د مقررین چې کوم د کنه دا کله کله په خپل تقریر کې یو ټکه شروع کی کنه بیا بیا خپل تقریر سره وای او دې مو چته ها یو معنا تذکیر هم اثر مذکر فین ذکر ناغه بیل شو دا بیل شو صحیح شو نو دا شو یا دغه شان ته تاسو سورته علق کتلې وی نو ال تکم دا چې راځي تاسو په یادم یاد وی چې اقرا راوړل وی دا سورته علق د سمه سپاره کې اقرا بسم ربک الذی خلق تاسو ګره دلته کوم اعاده له بعد العهد دا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم خیال مو دې دو پیر اقرا راغی یو ځل وای اقرا ولا ها دا قران بسم ربک الذی فنم درپستا باندې اغزاد ته خلقه چې پیدا کړې د مخلوقو دا اقرار چې دی دا اعاده لبعد العهد دا یو ځل وسره څه شی دی یو ځل وسره اقرا سره چې کوم دین اول ځل سره بیل دغه دی استعانت بالرب دی د رب په صفت سره استعانت دی بل پیره چې کوم دی استعانت دی بصفت الاکرام صحیح وکنا په صفت د اکرام سره صحیح شو اقرا وربک الاکرم په صفت د اکرم سره چې اکرم په صفت باندې تاسو غواړه مدد غواړه نو بهر حال دا سوي دا د قران کریم یو طریقه د اعاده لبعد العهد وای اعاده لبعد په دې باندې پوه شئ کنه ان شاء الله ګران اند آسان ښه او چې صرف نو مل کله کله ګرانی ښه کله کله دا نه ګران کله سوي بل قاعده ووري سلورمه قاعده سلورمه قاعده وکړه کله موږ په قران کې وایو چې دلته ادخال الهی دی څه دی ادخال الهی دی هغه داس یي چې کله کله داس کار وي چې بعض کلام به تابع وي د بعض د پاره مخکینی کلام د پاره به تابع وي د پاره د تنویر پاغي ورانه چي خو شو کنه او هغه مطلب دار چې نه دارستونه کلام به شرح وي د مخکینی کلام د پاره تنویر دا مطلب دی د مخکینی کلام د پاره او د دې مطلب بداوی چې دا اول شی مستلزم د ثاني لره کړه اول تا ومنه کنه نو دا دویم بخامه خامنی یا دا دویم کتا ومنه دا اول بخامه خامنی لکه سورته طه 53 او نواله تر 55 آیات پورې راو ها سورته طه 14 سم کې ها اوس د دې الله جعل لكم الارض مهدن لك بار شي چې په پوهه شي کنه پکې پوه شي په دربار کې موسی علی السلام د تقریر شروع کړو چې تقریر شروع کړو موسی علی السلام د الله وحدانیت بیانې بیانې فرعون دو مقصد فضل کې نیولیو سوال وکړو سوال کې دو مقصد یو مقصد په سوال کې داو چې د موسی علی السلام د تقریر کټکول غواړي د خپل کو تاثیر شروع کړو پوه شو د په داس یو خبره کې انخلاول غواړي چې هغه خبره کې دی ونخدي او د په شروع شي نو د تفصيلات ته لاړ شي او دویمه خبره دا ده چې دې کله په هغه خبره کې لاړ شي نو قوم به خپل را پاسي وګ وته نه دی دا اوس ته دوی څنګه په توجه سره نه دي توجه ماته شي هغه څه سوالو فرعون داري کوي خاطر چې دا خبره کوي کنه نو فما بال القرون الاولى دغه بره وګوري ښا فما بال القرون الاولى صد حالت دغه په خوانو پیړو زمونږ مخ مونږ مشران چرته دي دوزخ کې دي که دغه کې جنت کې دي او هغه په حق او په باطل او مشرکانو کې مسلمانانو څنګه نو بس موسی عليه السلام داس چلو کې موسی عليه السلام جواب ډیر لاند ورکړو د دې وجنه لاند ورکړو چې دواړه خبرې نه تقریر کې خلل راشي خبره پاتې نشي او نه چې کوم دنه لانجه جوړ شي بس داري کې جواب ورکړو سی ویل قال وی وی علمها عند ربی فی کتاب علم داغه پیړو زما رب سره پروت ته په کتاب کې لا یضل ربی ولا ینسا نور کیږي د رب زمانہ ولا ینسا او نه ته نهیریږي زما د رب نه کتاب کې ورکیږم نه او نه ته نهیریږي دا جواب ورکو ابو الکلام آزاد دې دا ډېر ښه نقطه لیکلې ده رحمه الله هغه وای وای دا فرق ته د نبی او د فلسفي ترمنځ وای دا فرق ته د نبی او د فلسفي وای کدا سوال ته امام رازی شوی چې مطلب څه حال نو هغه به وی چې خدا په قواني بخالی نه یا به مسلمانانو یا به کافر چې مسلمانانو بیا به خالی نه یا به ګناونه کړو یا به نه کړو یا به عقیده اهل سنت و یا بنه یا به بدعت نه وې چې دې قصه کې نه خاطر ټول ورځ بره پدې وکړ پوه شئ په پیغمبر لن جواب جامع معنی ورکړو چې لا یذل ربی ولا ینسا اوس دا جواب ورکړ اوس زمون خبره په دغه کې نه ده مون پاتې غي تشریح وکړه اوس راشه چې دا خبر موسی علی السلام وکړه دا دا کلام د موسی علی السلام دا روستو کلام ته موږ ادخال الهی وایو څنګه دا روستو کلام د الله تعالی دی ښا دا کلام الذي جعل لكم الارض مهدا کوم الله دی رب کوم دی هغه ذات ته جعل لكم الارض مهدا چې جوړ کړی د تاسو د پاره ځمکه مهدن ها مهدن زائد حرام خوشوي وسلک لكم او جوړ کړی تاسو لره فیا په دې ځما کې سبولن لاري وانزل من السماء ماء او راو باسی د اسمان نه راو راوري د اسمان نه اوبو ولی مونږ وایو چې دا کلام د الله د موسی علی السلام نه دی ولی رسو تاسو وګورئ کنه فاخرجنا به نبا فاخرجنا به نو مونږ راو باسو مونږ راو باسو اس کدا موسی علی السلام یې غبدا ویلی وی خو شي فاخرجنا نو مونږ راو باسو کم دی ها به ازواجا من قدی سره قسمه قسم من نبات دغه نه دو غیاګانو نه شتا مختلفه مختلفه جوړی د غیاګانو من قدی سره دا کوو دا الله وی خدا دا الله کلام دی ته سوی دی ته ادخال الهی وی الله په غزور کلام باندې لگا شرح وکړه شرح په داسې وکړه چې ولې د الله نه نور کیږي او ولې ته نه هیریږي څنګه به ته ورکشي نو ټول مخلوق پیدا کړي هغه نو دا خدا هغه په دغه کې دنه وسیږي څنګه به ته ورکشي صحیح شو دای وی خدی دا ندی تسویل کیږي دته ادخال الهی ویل کیږي دا رنګ سورته حامیم زخرف سورته زخرف 15مه سپاره کې تاسو راو بس خجی ولا ان سالتهم کچر ته پښتنه او کې دوی نه من خلق السماوات والارض هغه دلیل اعترافین پکې ده ښا چا پیدا کړ دي اسمان نوز مکه لا یقولن نن دوی بوي خلقهن العزیز العلیم پیدا کړ دي غزور ور ذات او هغه علم ولا ذات الذي اوسپس ګوري الذي غذات ته جعل لكم الارض مهدا چې جوړ کړی د تاسو د پارز مکه مهدن زائد آرام وجعل لكم فيها سبلا او جوړ کړی تاسو در په دې ما کې لاري لعلكم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت واخلئ دا سوې دا اوس پکې دا خو د مشرکانو کلام نه دی ښا مشرکانو کلام صرف دا چې خلقهن العزيز العليم د مشرکانو کلام کم دی خلقهن العزیز العلیم او دانو کلام د الله دی ولې دې په اخر کې وتاست پته ولګی چې دا الله کلام دی والذی نزل من السماء اغذات چې را وری د اسمان نما ان اوبو بقدر فاندازې سره فانشرنا فانشرنا نو مونږه خورو ها فانشرنا نو مونږ را ژوند دي ژوند دی کو به پاغه سرا بلدتم میتا هغه کله وچو هغه کله مړ هغه کله مړ څه مطلب دی هغه کله وچو هغه ځمکه وچه په مونږ راځوندې کو اوس دا وای مونږه نو دا د کافرو خبره ده کده الله خبره ده دا د الله خبره کذالک تخرجون دا رنگ به تاسو راو باسل شي نو دا کلام څو دی کلام ته ادخال الهی وای الله په کمینس کې خپل کلام را داخل کی خپل کلام په مینس کې څه کی را داخل کی د پاره د شرح آیت نمبر 28 نه تاسو به دې کې اوس ګورئ ښا وقال رجل مؤمن او یغه سړی چې مؤمن من آل فرعون د قوم د فرعون نه یکتم ایمانه پټول ایمان خپل اتقتلون رجلا وی تاسو وجنی سړی ان یقول ربی الله فدی خبره باندې چې هغه وی چې رب زما الله دی وقد جاءکم او راغله تاسو ته بل بینات یقینا دی راغله تاسو ته واضح دلایل معجزو سره مې ربکم نه طرف درف تاسو نه و ان یک کاذبا کده دروغجن فعليه کذبه نو په د باندې وبال دی د دروغ د دو و ان یک صادقا او کو چرته دی رښتونه یصيبکم بعض الذي يعدكم نو وبرسي کی تاسو ته بعض هغه عذاب يعدكم چې وعده کوي تاسو سره تر دې پورې کلام د چا شو درجه مؤمن شو ناس اپی پسی سوئی ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب دا دا رجل مؤمن نه وای ښا دا د الله تر طرف نه داخل شي اصل کې جواب د سوال لې چې خد دومره قیمتي خبره د وکړې فرعون اومنلی فرعون ته هدایت وشو نو الله وینا ان الله لا يهدي الله هدایت نه کوي منغه چاته هو مسرف چې هغه د حد نه تیر وتون کوي کذاب او دروغجنی بیا د تقریر ته ګورئ دا د تقریر کوي کوي خو سودی کنه بیا خبره تر ټول دغه ترجمه کوم امه ته پرون کړم وړیرا نو دا چې دا سه لاړ شي تاسو پسې دا دا دغه آیات تراشی آیت نمبر 32 تا ويا قوم اني خاف عليكم يوم التناد اي قوم زما زه یریګم پتا سبانه دا غورز د چغونه یوم پا غورز کی تولون مدبرین چې تاسو به وګرځيږئ شاکون کی مالکم من الله من عاصم نه به د الله د عذاب نه تاسو لره څوک بچ کوونکې اوس دا دومره دمکی ورکړ ایمان راوړو نه الله وایي ومن یضلل الله سوک چې گمراه کی الله فما له من هاد نو نشته غل رسو هدایت کوونکې دا بیا ادخال الهی دغه رنګ پسې دی ولقد جاءکم یقینا راغله تاسو ته یوسف علی السلام من قبل مخکره دینه بالبينات واضح دلائل فما زلتم نو تاسو همیشه فی شک په شک کې وي مما د هغه د هغه نبوت نه جاءکم بیا دغه توحید مسلینا جاءکم به چراغله وغه تاسو ته پاغي باندې حتا تر دې پوری دا هلاکه چې کلاغه وفات شنو کول تم تاسو وی لن یبعث الله ارګز براونه لیږي الله تعالی من بعدی پس د یوسف علی السلام رسولن رسول تر دې پورې کوي چې دې پورې وي بیا ادخال الهي شو کذالک یضل الله دارنګ گمراه کوي الله تعالی منع سو هو مسرف مرتاب چې هغه د حد نه تیر وتون کوي او مرتاب ډیر سخت شکی وي دا پکې ګوري دا کذالک کذالک نو په دې کې سره دا ادخال الهی دی تاسو پوهه په دې خبره باندې دا د الله تر طرف نه د بل چا خبره چلیږي چلیږي نه تاسو پکې د الله تعالی تر طرف نه سره شي ادخال شي صحیح شو یو پنځمه قاعده یاد کړئ د قاعدې نوم په پښتو کې لږ مشکل دی کنه خو عرب دې ته قاعده د علفتها تبنا وما ان باردن خو پښتو کې به تر دا ویم کله کله ته یو خبره کې کنه یو کلام وای نو پاغي کلام کې یو شی دواړه چکم دنو دو سيزونه کنه او هغه د یو فعل د لاندې داخل کی خو لیکن هغه دا غدواړه دا دغه نه وی متعلقات نه وی دا غی یو فعل مقدر لکه مثال ول درکم عرب وای علفتها تبنن وما ام باردن علفتها اوس پښتو کې معنی نه کیږي خودم ورته وی ما وای چې ما په دې ساروی زناور باندې خوراک بوسو او بو خورول خوراک بوسو او بم په خورول اوس خوړل خدا نه کیږي دواړه نه کیږي کنه یو خوړل دی یو سکل دی خبر اورته دی کنه نو دی ما دا کلام مختصر کوي عرب ته دا دغی دا کلام مختصر کوي دی مطلب دا دی چې دغه په او خوړل خوراک می په اوکو بوس می په او خوړل او او به په اوس کوي خو دوی دواړه د خوړل سره راځي او لکه پښتانه چې چای ډوډۍ په خوړل نو چای دی په اوس کله او ډوډۍ دی په او خوړه دغه شانته غونته کیو دغه بم راځي ښا صحیح شو کنه بهر حال افغانان کو کړه کړه چې تم خوراک وای نو څه کوی څه ها عمر ته پته ښا سورته انعام راو با سي آیت نمبر 3 دې کې به تاسو ته پته ولګي ها وله ما سکن فی الليل د الله په اختیار کې دي ما اغه سکن فی الليل چې ادریږي پشپا کې ساکن شي کنه آرام کوي صحیح شو نو آرام کوي د شپې والنهار او د ورځې نو دا تاسو غوښنه خو نه دي د ورځې د شپې دی نو دلته کې تقدیر دی وله ما سکن فی الليل دا په اختیار کې دی چې آرام کوي د شپې والنهار وانتشر فی النهار او خوريږي بیا د ورځې دلته کې هغه انتشار څه شو هغه حذف شو هغه شی چې کنه چای ډوډۍ دې تو خوړل پوه شوې نو دا یو سکل دی یو خوړل دی نو وله ما سکن فی الليل الله په اختیار کې دی هغه چې د شپې آرام کوي ون نهار ون تشر فی النهار او خوريږي د ورځې دا بداسي لګوي صحیح شو کنه دا او اختصار اختصار د پاره دا کار یا سورته احزاب تلاشی سورته احزاب قل ورته وایا من ذا الذی سوک ته عکس یاسمکم چې بچ کی تاسو من الله د الله نه ان اراد بكم سوءا کچرت اراده کی الله تاسو ته تکلیف د عذاب د مصیبت سوک بم بچ کئ او اراد بكم رحمه یا اراده کی پتا سو د رحمت نسوک بم بچ کئ دا سره لګي نه د رحمت نه بل سوک بچ کئ د رحمت نه د بچ کولو د عصمت خبره یعصمکم چې دا د رحمت سره نه لګي نو دلته کې سره دلته کې تقدیر دی په اختصارا حذف شو پوښوي او من یمسک عنکم رحمته ان اراد بكم رحمتا یا سوق د چې تاسو نه بداغه رحمت بن کې کې چرته هغه په تاسو د رحمت اراده تاسو خیال لاره کنه سوق د چې تاسو نه بداغه رحمت بن کې چې هغه په تاسو باندې د رحمت اراده وکړي دا قاعده چې کله ته زده کې کنه نو تا ته به یو اهم اشکال حل شي قران کې یو ځای دی مشکل نه ده خدا خلق مشکل کی کنه بدعتیان خلق معتزله د بدعتیان یو غټه ډله تیر شوی دا غي مشکل کړی دی سوره انعام آیت نمبر 61 160 تاسو سره وباسئ اوس بتاستا پته ولګی چې دا دا قاعده مونږ ته څه فائدہ راکړي ښا 160 هل ينظرون انتظار نه کوي دا کافران الا مگر د دې خبرې ان تاتيهم الملائکه تراشدی ته ملائکی او یاتی ربک یا سجدی ترپستا او بعض آیات ربک یا بعض نشانی درپستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض نشانی درپستا دا خو دې پورې اسان مشکل نشته اوس مشکل دي نه پس دوی جوړي یوم یاتی بعض آیات ربک پاغه ورځ باندې چې راشي بعضی نشانی د رب ستا هغه نشانی د عذاب مراد دی هغه راشي نو لا ينفع نفسا ایمانها ګټه نور کوي یو نفس ته په دغه ټیم کې ایمان د دې نفس عذاب راغې مطلب دا دی یا مړکیږي ځان کدن شو یو یا قیامت راغې قیامت راغې نو بیا د قیامت علامات چې شروع شي بعضی علامې نور د قبله نه راوخته توبه نه قبليږي نو اوس وای لا ينفع نفسا ايمانها نو ګټه نور کوي یو نفس ته ایمان دا غي نفس کم نفس ته لم تکن امنت من قبل چې ایمان نه راوړې مخکې د دینه دا خو سیدا چې کافر نفس هغه ته ایمان ګټه دی وخت نه ورکړي خو ورپسې سوی او کسبت فی ایمانها خیرا او دغه رنګ ګټه نور کوي نفس ته ایمان داغي چې هغه او کسبت د غلم لاندې داخل دی او نی کړه کار په ایمان خپل کې د خیر مخ کې چرته د خیر کار په ایمان کې نه دی کړي نو دی نفس تم ایمان ګټه نور کوي دا د معتزله وی بل زمون مذهب ثابت شو کنه ګوره مونږ درته وی چې چا ګناونه په ایمان کې کړی نو بس هغه ته بیا وروسته په آخرت کې ایمان ګټه نه ورکړي صحیح شو امون ګوی نه ورکړي دلته چې هغه راځي کنه نو کاش کافروي کنه ګناه سره په ګناه سره په ګناه سره دا کې د اسلام نه وباس خوښ وي دکه د معتزله دي د کشاف راشي کنه هغه سم سم په سور کی کنه کشاف د معتزلی تفسیر دی مخشری دی ډیر ښه تفسیر دی بهترین تفسیر دی په فروع کې حنفی دی او په اصول کې معتزلی دی کټر معتزلی دی دي ځای چې راشي کنه بس هغه په اهل سنت والجماعت باندې رب سم سور ورکی خوانته والی وي وګوره کنه مونږ وینا ایمان ګټه نه ورکی نو تاسو بس چل کوی تاسو وای چې نه نه مونږ خو عقیده دا ده چې ایمان سړی ګناونه وکړ بیا هم ایمان څه ور کوي ګټه پور کوي پوه شو ایمان ګټه شته ټیک ته دی بس سزاګانې وکړي یا به تعالی عفو وکړي یا به شفاعت وشي خو په څه طریقه هدي جنت ته بیا رستو زی پوه شو نو اوس دلته بس چل کو مونږ وای دا د قبيله د هغه قاعده نه دي هغه قاعده خو تاسو ته یاد شو کنه چې بعض ټکی دلته کې دغه دی پټ دی هغه پټ ټکی راو باسه مونږ وایو او یو نفس ته ګټه نه ورکوي کسبها کار د خیر کول پس د دینه لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا چې د دینه مخ کې په ایمان کې نو کمنیکی نه کړي اوس کا غنیکی په قیامت کې کوي نه غنیکی فائدہ نه تاسو پوه شئ په دې خبره باندې که هغه نیکی اوس په قیامت کې کوي نو هغه نیکی وته د قیامت هغه فائدہ نه ورکړي په دنیا کې چې کومه کړې ده هغه له فائدہ ورکړي خو چې په دنیا کې نه ده کړې او په قیامت کې کوي نو هغه فائدہ نه ورکړي نو موږ دلته تقدیر دی ته په عربی کلام باندې ستا عبور نشته لري پوه شو کنه د عربی په کلام ستا عبور وي ته به دا خبره نه کوي پوه شو ځکه چې بلې خواته دا خو تا یو متشابه لفظ جوړ کو متشابه په تابع کیږي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله دا اهل بدعت خلق کار دای چې د متشابه ټکی پس رواني متشابهات راخلي مونږ وینه محکمات راواخله محکمات محکمات کې صفه دا راغلي دي حدیث کې مرাজি آیاتونو کوم ډیر راغلي دي چې ګناهونه بر سړي دغه شي خو بیا ورسته جنت ته ځي ورسته به جنت ته ځي حدیث کې راځي و ان زنا و ان سرق و ان زنا و ان سرق و ان زنا و ان سرق اگر که زناګانې غلاګانې کړي خو بیا به هم سړي جنت ته ور داخلي او دلته چې کوم دنو مطلب دا دی آیات راغې آیات کې لږ تشابوت پرته ده نو آیات د هغه محکماتو په انداز حل کا پوښوي نه دا چې ته مطلب دار چې ته متشابهین استدلال نشي او محکمات پر رکھتی محکمات مرک او محکمات خظاهر کار کارشته ده کنه دا خو آیات متشابه هم ته دې اشکال دې پکې اشکال حل کنه ولیکن محکمات په دې مرک کوه تاسو پوښي په خبره باندې دا بیا ان شاء الله په غزا چې کله ورسی کو باغې ورځ به صحیح حل کو خو پوره تفصیل پې کو ولیکن دا خبره ده چې مطلب په دې باندې دا اعتراض تاسو پوښي په خبره باندې شپږمه قاعده بل یاد اوساتئ دا یو قاعده ده په لفظ د ثم او د بعدو کې دا مشکلات د حل کوم بعض کنه په دی باندې په دی قواعد باندې ثم لفظ او د بعد لفظ نو ثم خو مونږ چون کې چې په کتاب کې کم ذکر نو مونږ د تراخی لپاره راځي تراخی دي ته یو سړی اوس راغی یو سړی پس یو سات پس راغی نو دې ته مونږه وبد دې لپاره راځي مونږه اردا کې دې لپاره استعمالو نو چې کله تر دې لپاره استعماله نو بیا بدر نسکیږي بیا بدر لګ مشکل جوړي قسم په قران کې سلور مانو لپاره راځي سو مانو لپاره اوس په پتا مشکلات نه راځي ښا اوس پر تک کم ځای کې مشکل نه راځي ا د مشکل ځای براشي او تاسو د حل کړئ یو خو د تراخی د پاره راځي تراخی هم دغه ته وایي رستوال صحیح شو کنده رستوال د پاره لکه سورته بقره راو باسي 28 نمبر آیات اته وشتم آیات ښا الته د دې لپاره دا او دا عام طور پر قرآن کې دې لپاره راځي کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو شرک کوي الله سره یا انکار کوي د الله نه وکنتم امواتن فداسه حال کې وي تاسو چې نه وي فاحیاکم نراجوندی کړی ثم یمیتکم بیا بمړکی ثم يحييكم بیا بمرا ژوند کی نو ثم الیه ترجعون دا غینا پس بیا تاسو کیږي الله ته واپس کیږي دا ثم ثم دل تک راغی اول سړی ژوند دی بیا څه زمانہ پس مړ شي کنه پوه شئ دغه رنګ نو تراخی پکې لګورستواله پکې صحیح شو دغه رنګ بیا مړ شي نو بیا چې مړ شي نو مړی مړی مړی نو بیا الله را ژوند دی کی ځکه مونږه د دې نه بدل غم کو او بیا راشي چې ته کې د حیات نه کم حیات مراد د حیات د برزخ ته او که حیات د اخرت ته ابن عباس وی دا حیات د اخرت ته حیات د برزخ په حیات کې نشته دی هغه نور آیتونه شته دی ثم یحییکم نو بیا به تاسو را ژوند کی په قیامت کې یو زمانہ په کې تیر شي کنه تر اخر کې را لکنه نو چې رات تر پاسې دی نو درا پاسیدونه پس په بیا یو زمانہ پس بیا په کیسه وخت تیر شي نو ثم الیه ترجعون بیا الله ته سکړی شي واپس کړی شي دا ثم ثم خدا غ رستوالی لپاره دا خو ټیک دا خو عام طور سره قران کې راځي کله به ثم په قران کې راځي د استبعاد لپاره وختو کې ورته سوال قاری سي استبعاد ته چې دا خبره د عقل نه لري ده اے دا خبره د عقل نه لري ده تا داس د بی عقل خلک خبره کې چې دا دا دا وشي نو بیا ولې داس نه کی خبره ورته کنه نو دا ثم علت کې راوړي لکه سوره انعام تاسو ولا یات راو باسي الحمدلله صفت د خدای صفاتونه د خدای خاص الله لري الذي غذات دا د استبعاد د پاره دی دا عقل نه لري خبره ده چې اسمانونه هغه پیدا کړی دي زمکه هغه پیدا کړی دا تیاری هغه پیدا کړی دي رڼا هغه پیدا کړی او بیا رب سره تبل څوک برابرې چې هغه اس نه پیدا کړی دا د عقل نه لري دا کنه دا دا نه چې کني مطلب دا چې دا یو زمانہ پس کافر ودا کار کوي زمانہ پس نه کوي کافر خو اوس کوي په الحال لګیا دی په دا ټیم چې قران نازلې دو دا ټیم لګیاو خو لیکن دا ثم چې دی نو دا سره پاره دی دا د استبعاد د عقل نه لري خبره هم دې پسې دوی ما یاد وګورئ وهو الذی خاص الله غذا په خلقکم دلیل نفسی دی چې پیدا کړي تاسو من طین د خټینا ثم قضا اجل بیا د لب فیصله کړه مقرر کو دل اجرن یو وخت وخت ژوند ته په دنیا کې دومره وخت تیرې و اجل مسمن عنده او یو نیټه د هغه سره نیټه مقرره ده عنده د هغه سره هغه ته معلومه راته نه معلومه کله عمر کېږم کله قیامت کله وسیدا هغه ته معلومه اوس پسې وګوره ثم انتم تمترون بیا هم تاسو شک کوئ بیا هم تاسو د هغه په وحدانیت کې شک کوئ چې سره د دینه دا کار هغه کړي دا کار هغه کړي دا کار هغه کړي دینه پس خدا کار د لیوانو د بیا په شک کې دا د عقل نه لري خبره دا د عقل نه لري خبره ده نو دا سم مر دي لپاره راځي چې د عقل نه لري والي د زماني لري والي نه لري د زماني ورستواله نه د عقل ورستواله صحیح شو کله به سوي کله به د دوو سيزونو ترمن د تفاوت فرق فرق پیدا نه کنه د فرق د پاره وراشي صرف د دوو سيزونو د فرق د پاره صحیح شو چې هغه فرق ته پدې کې فرق ته وشي نو دا بد معطوف معطوف علی ترمن د تفاوت وي کله به دا تفاوت کوم دی نو صرف سبوی نفس تفاوت پي بس صرف لکه دا آیات وګورئ سورته بقره 29 آیات وګورئ سورته بقره آیت نمبر 29 والذي خلق لكم 29 والذي خاص الله ذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د فائدې لپاره ما هغه څه په الارض چې پزما کې جميعا ټول ثم استوى الى السماء بیا توجه کړه اسمان ته فسواهن برابر کړ سبع سماوات و اسماننا بیا قصد کړه اسمان ته اوس دا ثم چې دا ثم زمون په نسبت باندې دا ثم څه دی دا صحیح دی چې مطلب دا دی چې اول الله تعالی زمکه پیدا کړی دا او بیا یې ورپسې ورستو اسمان پیدا کړی نو زمون په نسبت باندې کوم دا ثم په خپل ځای دی د بیزاوی په تفسیر باندې چې بیزاوی وایي چې نه اول الله اسمان پیدا کړی دی ورستو زمکه ده نو بیا څنګه راځي چې اول زمکه پیدا کړ ثم استوى الى السما به توجه کړ اسمان ته نو دا ثم بیا څنګه راغی مونږ بیزاوی ته نو بیزاوی ډایرک وای دا تفاوت بین الامرین ده وای چې سره پاره لري چې دا نه چې کنه دین ورستو پیدا کړی ورستو نه دی خو هم دغه شان الله پاک اسمان ته توجه کړی و خدا ثم راوړو چې دا سيزونه جدا جدا دي زمکه لاندې را اسمان بره دی خو شوی نو د دواړو امرینو ترمنځ تفاوت دی نو په دې وجه باندې چې کوم دنو ثم راوړو بني اسمان مخ کې اسمان ورستو نه دی پوه شئ او موږ خو وایو خدا دا غره تفسیر د پاره دا توجیه ده ها زموږ د پاره نه صحیح شو ها تفاوت فرق ته وي فرق ته دوه زونو ترمن د فرق ته یو لاندې دی بل بره دی پوه شو کنه یو جدا دی بل جدا دی صحیح شو یو ګوشه دی بل ګوشه خا سلورم دا ثم راضی کله د تعقیب ذکری د پاره تعقیب ذکری څه ته وایي یو شی د بل سیز نه صرف په خبرو کې واسترار په حقیقت کې ته غره مخ کې دی خو په خبرو کې ته پوه شو کنه په کلام کې ته رست شو چې ته خبره کې نو پاګه کې درست راوړو نو سم باندې په راوړو سم باندې په راوړو ها لکه مثال په تور باندې تاسو وګورئ سورته انعام 154 نمبر آیات وګورئ پیدا مکلو آیات څنګه دی دا د دینه مخکې چې تاسو وګورئ کنه وان هذا صراطي مستقيما او یقینا دا قران چې لار زما د نیغه فتبعوه نو تاسو دې تابعداري وکړئ ولا تتبعوا السبل او تاسو تابعداري مکوئ د نور لارو فتفرق بكم جدا بکتاسو عن سبيله د لار د الله نه ذالکم وصاکم دغه خبره دا قران باندې عمل کول وصاکم به پوخ امر کوي الله تعالی تاسو ته په دې باندې لعلکم تتقون دې پاتې تاسو تقوا وکړي اوس قران ذکر کنا تو پسې سوي ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکم موسی علی السلام ته کتاب تماما پورا ها اوس تاسو وګورئ ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکم موسی علی السلام ته څه کتاب نو بیا موسی علی السلام ته کتاب د قران نه رسټو د قران نه مخ کې صرف په ذکر کې دا قران ته دی دا رسټو دا دغه تورات رسټو راغی او قران سره راغی قران مخ کې راغی تاسو خیال وکړه دا صرف په ذکر کې دغه شروع شو په دې کلام کې په دې خبرو کې صرف رسټو شو دا رنګ کې تاسو سورته اعراف وګورئ دی پسې سورته چره یو لسم آیات قد خلقناکم او یقینا مون پیدا کړی تاسو ثم صورناکم بیا متاسو شکل در کو تصویر مو در کو نو چې تصویر مو در کو تاسو ته نو ثم قلنا بیا مونږ وی للملائکه ملائکو ته اسجدوا لآدم سجدو کې آدم علی السلام ته اوس ته ووایه ستا د تصویر ستا د شکل او پیدایش نه مخکې آدم علیه السلام تصویر داسې لکه هغې نه پس شوی مخکې شوی مخکې شوی ده ته نه وي چرته وي دا تعقیبی ذکری ده دا تعقیبی دا صرف په کلام کې رستو راوړل ځکه وسره سموي ګنې په حقیقت کې خدا سیده ډیره مخکې ده نو په دې سم باندې تاسو پوښتنه دي تعقیب ذکر باندې دا کله کله په دې شکل باندې ښا نه نو حالت به زاوی ته مونږه دغه خو مغه دې دا تر واخه ذکر ته نه راولي هغه تفاوت بین الامرین تر راولي چې کله د دوه سونو ترمن د فرق وي یو برا بل لاند یو رڼا بل تیارو یو خله بل بدرنګ یو علم بل جهل وې دا غي لپاره سم استعمالي به زاوی ته ها او په تخلیق پوه شو هغه وایي د دی وجنه چې کوم دنه دا دغه قسم مستوا ال السما به توجه کړه اسمان پوه شو تفاوت ته پکې چې مطلب ها مسلکی اعتراض راځي چې هغه اسمان اسمان مخکې مکه رسول نه نه د اعتراض نه کوي دی وایي چې هغه د تعقیب ذکری غونډه کې فرق امام امام بزوی مسلک باندې خپل اعتراض دار آیات کړی او په هغه باندې خپل اعتراض راځي چې و به زاوی ته خو وای کنه دا څه ته به زاوی اعتراض چې ته خو وای چې اسمان مخکې پیدا ده مکه رسول پیدا ده نو چې اعتراض په داسې چې تا ولی مطلب دا چې تا اسمان مخ کې کې دا دغه تو چې اسمان مخ کې پیدا دی او مکه روست پیدا دا قران خو چې ثم استوى الى السماء نو هغه تعقیب ذکری خبره نه کوي هغه تفاوت بین الامرین خبره کوي هغه په کې اوسه لورم کې سم راځته چې دا اصل چې د دوړ تر من د تفاوت ته دا غي تفاوت په وجه باندې کوم دی نو هغه څه کړی دی هغه روست کړی دی هغه پسې ثم راوړی دی هغه د وجه نه ثم راوړی ګنده داس دنه مخ کې ګنې نور را جوړیږي دې سره خو لیکن دا خبره چې دا هغه یو قسم د ځان ته جوړ کړی اوس د زاویې زدا د ځای کنه چې اسونه اول پیدا کړی دی ها خو په ذکر کې اسونه ذکر واسره د تسکیه د پر کنه چې اصل ذکر د ذکر کې په ذکر کې تقریبا دا دغه سره یو کیږي خدا خبر نه چې دا د غزان ته مسلک ته بس جوړ کړی دی مونږه ذکر اخلو چې دا هغه یو خبره هم تاسو یاد چې تفاوت بین الامرین دا د غزان ته مسلک ته کې تعقیب ذکری دا ځان ته مسلک ته هغه ځان ته بوشه کړه دې کته په تعقیب ذکری کې داخل کې نسب دغه په کې نشته مناقشه په کې نشته خو البته د بیزاوی مسلک چې کوم دې هغه په دې نه صحیح کېږي مونږ به حالته محکمات آیاتونه راوړو ان شاء الله تعالی چې زمکه مخ کې پیدا ده هغه فرته پښته کنه تخلیق شي او په تخلیق کې هغه مخ کې د بیزاوی مسلک نه صحیح د بیزاوی خبره چې کوم دې نو هغه چې کوم کړی دا البته هغه د تعقیب ذکری صورت کې صحیح کېږي صحیح شو نو دا دا خجی بل لفظ د بعدو د بعدو بعدو په قران کې کوم دی نو دا د بعضو معنی د پار راځي یو بعدو راځي په معنا د قبلیت او د بعدیت لپاره یو شی مخکې دی بل وروسته دی پوه شو کنه خو هغه موږ نه ذکر کوو پوه شوې هغه موږ نه ذکر کوو ځکه هغه قران کې ډیر راغلی دی او هغه داسي راضی دغه شانتي کله دا د تعقیب ذکری لپاره دغه شانتي څنګه دا مخ کې کله د دې لپاره راضی لکه سورۃ ها او بعضون دغه شان تعقیب ذکری لپاره لکه سورۃ نازعات تاسو راوړوي اوس بس تاسو اشکال هغه بل مشکل چې کوم د ترازی نه هغه په حل کیږي ها قل ورته وایا پیدا مکړو قل ورته وایا انکم لتکفرون آیا تاسو کفر کوي بالذي فغذات باندې خلق الارض فی یومین چې پیدا کړی د ځمکه په دوه ورځو کې وتجعلون له اندادا او جوړوي تاسو الله لپاره شریکان ذالک رب العالمین دغه ذات چې دا رب د پالونکو مخلوق دی سواء للسائلین برابر د داز چا لپاره د سوال کوونکو لپاره ثم استوى الى السماء فهي دخان بیا توجه کړه الى السماء اسمان ته وهي دخان په داسې حال کې چې د اسمان لګیو فقال لها نو وی وی دی اسمان ته ول الارض مکه ته اختیارا چې تو ان په خوشي او کرهن یا پنا خوشي قالتا دی دواړو وی تینا موږ راځو طائعين ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غزور او پوهه ذات تا اوس دې کې دا خبره وتا ته خیال کو اول کې سړي خلق الارض فی یومین زمکه په دوه ورځې کې پیدا کړه صحیح شو بیا په هغه کې څوکل غرونه پیدا کړل بیا په هغه کې برکت واچو هغه کې خوراکونه راغی سامانونه هغه کې پیدا کړل دا غي نه ورستو وي ثم استوى الى السماء خیال مو دی بیا یې توجه چاته وکړه اسمان اوس سورته نازعات راوباسي والارض بعد ذلك والارض بعد ذلك او زمکه پس د دینه د ها ها خور کړه مسجد خبره پوه شو کنه دلته کی وای چې زمکه د دینه پس خور کړه اول چې کوم دنو ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واقش ليلها واقش ضحاها والارض بعد ذلك په دي ځايونو کې چې کم جوابات مونږ کو کنه دا غي سورته حامیم سجدي سره ظاهرا چې کم چاته یو ټکر ښکار کیږي دا غي د حل د پاره نو هغه کې مونږ یو جواب دا کو چې دا بعدو چې په دې کې دا تعقیب ذکر نه پاره دی والارض بعد ذالک او زمکه یاد کا پس په دینه دخاها خورا کړی دا الله غي لره کله خورا کړی دا یاد کا پس اسمان نه خورا کړی مخکې هغه کړي مخکې دا بل قول پکشته دی هغه بیا په هغه ځای کې حل کوو ها صحیح شو تاسو پوه شئ کنه نو دا بعدو د تعقیب ذکری د پاره دی نو سورته حامیم سکتی سره ټکرو نشته دی ها څوک په در باندې سوال نشي کولی پوه شئ بلا او دا دې ته قرطبي اشاره کړې ده هغه څه کې هغه بعدو په معنی د معاصر راځي تاک موږ تعقیب ذکری وته وی هغه ته ما وی ول ارض بعد ذالک او اسمک ما ذالک سره د دینه د ها الله پر کړی دا نو بس د قرطبی هغه تفسیر هم صحیح دی کنه پوه شئ دا ځکه مختلفه تفاسیر کې مختلف دغه راځي تاسو بیا دا غي په حل باندې سکیږي پوهیږي ښا دی باندې پوه شئ تاسو نو دا د بعدو دغه د بعدو نور بیا خپل په مانو کې راځي هغه بیل وی خدای یو پکې مشکلو دغه نه حل و مقاعده ذکر و مقاعده هغه د په لفظ د کذالک مش پګمو په لفظ د کذالک کې یو قاعده ذکر کذالک قران کې راځي کنه راځي دا کذالک خو چې راشي نو بس ته چې تفسیر ته ناست او سبق وای نه بسر دا کې وای هم دغه شان هم دغه شان هم دغه شان پښتو کې تشبیه ده پر راځي سره پر راځي یو شی بل څه سره مشابه کې ولکه دا فلانه لکه زمری غوند دي پوه شو کنه دا فلانه دا سره لکه زمری پوه شو لکه وته سو کوی سو دغه شان وای سو غوند دی وای زمری غوند دی پوه شو کنه زمری په شان دی دا څه ټکی وای کنه ټول لکه ذالک معنا دا څه معنا ده دې کې دا کاف چې کوم راغله دا کاف کذالک دا کاف چې کوم د تشبیه لپاره اخلي خو هر ځای کې به تشبیه لپاره نه اخلي نو دې کې دا قاعده زده کوي کله خو به تمثيل او تشبیه وي لکه سوره بقره تاسو راو باسي اوم د خپل معنی باندې درې او یایم آیات وګوره پیدا مو کو سوره بقره 73 آیات درې او یایم وایز قتلتم پیدا مو کړو و اذ قتلتم یاد کفاغه وخت چې تاسو وجلو نفسا یو سړی فدارتم فیها نو تاسو اختلاف وکړو په قاتل داغه کې والله مخرج ما کنتم تکتمون الله تعالی راخ کار کوونکې دا هغه دی چې تاسو پټوي نو فقلنا دغه دی مونږ وته وی اضربوه او هیدا مړې به بعضها په بعض ټکړه داغه غوا باندې نو څه چلو چې وی وا نو دلته کلام کې اندماج مشته دی فضربوه نو وی وهلو فحیا نو غراج باندې شو نو خپل قاتل یې وکول اخ خبره ختمه شو صحیح ده زمونږ دې لکه تاسو سره کار نشته دی نو دا بس وی کذالک یحیی الله الموتى څنګه چې الله دغه راځوندې کو دغه سړی په دې غوا په دې ټوکړه باندې راځوندې کو کذالک یحیی الله الموتى دغه رنگ به الله مړي راځوندې کی په آخرت کې دا خو تشبیه شو دا خو تشبیه شو دغه شان کې به وکی لکه څنګه چې دا وکړو دا خو دا خو پښتو معنی لکه څنګه چې دا او داسې بدل پوه شئ خو دویم نمبر کله دا کذالک کې دا اول کاف سره دا اول کاف کا ذالک صحیح فکر نه دا اول کاف کله په معنا د لام تعلیلیه سره د تعلیل د پاره کله کاف راځي کله تعلیل د پاره راځي مونږ کله وای په معنا د لام تعلیلیه سره کله دا وای چې دا کاف تعلیلی دی په خپل د تعلیل او لذالک لکه تاسو چې دغه راو باسه ان شاء الله تعالی هغه د سورته مؤمن سو وخت چې مرایسته او د رجل مؤمن تقریر کیو 34 نمبر آیات تاسو پای کړو باسه هغه کې دا ډیر راځي سورته امیم مومن سلیریشتمه سپارا آیت نمبر 34 ولقد جاءکم او یقینا راغله تاسو ته یوسف یوسف علی السلام من قبل مخکې د دینه بالبینات تواضح دلائل سره فما زلتم نو تاسو همیشه وی فی شک په شک مما د اغنا جاءکم به چغ راغلو تاسو ته پاغي سره حتا تر دې پورې دا هلاک کله چغه وفات شنو قلتم تاسو ویل یا باث الله من بعده رسولا هرگز به الله د یوسف علی السلام نه رسول رسول راونه لیږي کذالک یذل الله لذالک بل کذالک سرنګ تو به تشبیه ګوري دی او پیدا کول نشي چې مشبابي سوچو چا سره ور تشبیه ورکم پوه شئ نو دلته کاپ تعلیلی کا لذالک هم د دی وجنا چې دغه عقیده تاسو لرلا یذل الله من هو مسرف مرتاب الله تعالی گمراه کوي هغه سره چې مسرف په حد نتیر وتون کوي مرتاب او سخت شک کوون کوي دغه الله گمراه کوي 35 پسې وګورئ الذين كسان يجادلون في آيات الله چې جګړه کوي پایاتونو د الله کې بغیر سلطان بحثونه پکې کوي بغیر د دلیل نه عطا هم چې دوی ته هغه دلیل د بره نه راغلی ګوره هغه دلیل قران کې به بحث کې په یو آیات باندې کته ته صدقه وی خو لیکن دا خبره چې په مدلل منزل دلیل سره چې منزل دلیل نشته دی خپل عقل پکې چلے عقل سره مقابله د قران او سنت کې نو دا سره دا دا چې کوم دا کو پر دی دا ناروا دی ها کبر مقتن لوی د په اعتبار د غصې سره عند الله پنځ د الله باندې او عند الذين امنوا پنځ دا کسان باندې چې مؤمنان دي دا هغه په دې ډیر غوسه کیږي چې دا الله په کلام کې ته دغه څه بحث کوي اوس یو ګورای کذالک لذالک د وجد دغه مجادلینا چې ته دا بی ځای بحثونه کې د الله چې د وجد دغه بحثونه چې د الله په کلام کې کوي بی ځای یتبع الله مہر وی اللہ تعالی علی کل قلب متکبر جبار پټول زړه د متکبر او جبار سړي باندې پوه شئ د دغه د وجنه الله دلته کې کاف تاسو پوه شئ تعلیلی شو کنه تشبیهات مو ورکا و تعلیلی علت وجه وای وجه وجه بیانې چې دای وجه ده دای وجه ده دای وجه دغه رنگ کله کاف د پاره د بیان الکمال د څه شي بوي د بیان الکمال د پاره مقصد به داوی چې د کاف نه د رست شي چې دی نو دا ډیر کمال پر رسیدل دا ستاره رسیدل دی او دا خلک پښتو کې وایي یو سړی کنه یو کار وی کنه خلک وی انکه ځوان دغه سی څنګه دغه سی مطلب بس دا کما کما دي سړی دی ځوان داسي خځوان داسي صحیح شو نو دا تاسو ګورئ سورته بقره 143 آیات ګورئ وکذالک جعلناکم وکذالک جعلناکم او دغه شان مونږ تاسو ګرځولې امتن وسطن هغه امت ورا ولکه دلته کې وکذالک جعلناکم څنګه ګرځولې څنګه دغه شان دلته چې تمو شبابي ګوري کنه ستا بس ورستل شي مخکې خبره ټوله را روانه ده د تحویل قبله نو بیا چې څوک په کې ځان راسي راسي نو بیخي چې چا کا په تشبیه غستره هغه د غریبانان ځان داس تړي کی اخیری کې داسې وای چې هغه قبله ډیره غوړه ده کعبه نو وکذالک جعلناکم څنګه چې دله کعبه غوړه ګرځولې هم داران کې متاسو ګرځولې امته وسطا موږ دور ځان مکړه دلته کې دا په عربی کې دا قاعده زده کا چې عربی کې کله د کذالک دا کاف بس د بیان کمال د پار راځي چې دا روست شی چې دینه کم را روان دی دا ډیر کمال ته رسیدلی وکذالک جعلناکم هم دغشان بس هم دا معنی کا هم دغشان جعلناکم امه وسطا تاسو مغورق خلق ګرځولیې پوښی ځوان دغشان می امت دغشان امت داس امت خبر ورسې کنه مطلب دا چې ډېر کمال تر رسیدل دا قران کریم کې دا سې ډېر راځي کذالک یبین الله لکم آیاته دغه رنگ بیان الله تاسو آیاتونه دغه رنگ څنګه بیانې څنګه بیانې نه په کمال طریقې سره بیانې مطلب دا دی کذالک یبین الله دا مطلب ښه خدی بل یو شی دی دا کذالک کې دا کاف دی دا کله د پاره د بیان د الله تعالی د همیشنی عادت د الله د همیشنی عادت استمرار او دوام کې ته مونږ وایو همیشواله چې همیشه د الله ترتیب دغه چا روان دی التبم کا دغه نه ګوري مشبہ به بنه ګوري بلکې دا بوا چې بس د الله هم دغه شان کوي هم دغه شان کوي د عادت دی لکه سورته انعام راو باسي آیت نمبر 53 دا یو بل عنوان دی بس دا صرف استمرار او دوام همیشوالی طرف ته اشاره کوي آیت نمبر 53 دا ما تاسو ته ویلو هغه عقبات سته شپږ مشکلات چې هر داعی یا مجاهد اهل حق په هغه باندې راځي نو هغه کې څنګه راځي اول ګوري تاسو اول عقبه ده ها پیدا مکړه وکذالک فتننا بعضهم ببعض دغه رنگ مونږه امتحان کو د بعض خلکو فتنه کې ته بعض خلک د بعض په وجه څنګه فتنه کې اچي هغه څنګه د تنخې نه بس دا مطلب دا ما تاسو ته چې څنګه موږ دلته بس دا د الله عادت دی بس مطلب دا دی چې دا د الله عادت دی چې دغه څه کوي فتننا بعضهم ببعض فتنه کې چې بعض خلک په بعض باندې ست ست فاره چې ليقولو دې د پاره چې وای دی انجام راوځي عاقبت او انجام داسې چې دی وای اها اولا امن الله علیهم من بیننا دی خلق باندې الله زمون په مینس کې احسان کړی دی ودته قران ورکو په مونږ کې الله په دې احسان کې دا خو فلانی زوی له مونږه پیدا پوه شو کنه دا وای الیس الله باعلم بالشاکرین آیا نه دی الله تعالی په په شاکرانو باندې خو نقطه په دې کې دی کذالک کې وا کذالک هم دغه شان الله کوي هم دغه شان الله تعالی کوي ام دغه شان دا نقطه راغله بیا په سورته انعام 55 ته چلار شي 55 کې بیا بل همدا کذالک لري ها وکذالک نفسر الایات نو چې کله دې دا د دین مسله شروع کی خلکو کې کم نقصان دیغه بیانې نو اخیری په خلک سه اعتراض کی دوی اعتراض خلک داو کی مړوي بل څه زده نه دی یو نقطه دی یو خبره زده ور ځای کی بیانې هر ځای کی بیانې نو الله وی وکذالک نفسر الایات هم دغه شان زمون عادت ته چې تفصیلا بیانو مونږه آیاتونه و د صد پاره بیانو ليظهر الحق چې حق کار شي ولتستبین سبیل المجرمین او دې لپاره چې کار شي لار د مجرمانو د مجرمانو د لار کار لپاره کار کول لپاره بار بار بار بار تفصیلا بیانوم پوه شو کنه په باب باب په فصل فصل تقسیموم خدا خبره ده چې دای اگر چې د اعتراضات کې چې دا بیا بیا ولې بیانې په د بدل کې پوه شو دغه رنګي ورپسې دغه تلار شي آیت نمبر 105 ته په داعی باندې با په دې صورت کې آیت نمبر 105 کې په داعی به د اعتراض شي کله پتا د اعتراض شي وو مړه یې چې دا سری دا خو تا زمونږ غزور کلچر دی تباک او تهذیب دی زمونږ تباک او زمونږ دیني تباک او دا یا په در باندې دا اعتراض کی دا مړه چې تا د دا غنه دې ذکر دا پوه شو کنه وابي نه دې ذکر دا شیعاګانو مسلې دې مونږ راو د خارجانو مسلې دې مونږ راو اعتراض بی ځای اعتراض بکئی نو چې پتا دا اعتراض وشي نو تب سوای الله تسلی په کوم الفاظ درکې وکذالک بیا وای و دا زما عادت عادت دا زما همیشنه عادت دغه شان زکوما سکوما نصرف الایات چې مون بار بار بیانو آیاتونه نو څه چلو شي دې سره وليقولوا درستا خوشي نتیجه داراو چې دوی وای درستا تا زور دینوران کړو درس ته زمون زول دین دی وران کو درس قران له تم وای یا درس ته تعلمته من غیر تا د بل چا نه دا خبر از د کړی دا استاد د غلط سړی دی دا اعتراض بدل باندې وکي ولی نو بینه لقوم یعلمون او دې لپاره چې مون واضح بیان کو د لپاره دا قوم چې غي پوریږي په حق باندې هغه ته مونږ ښکارا کو دا رنګ ورپسې وګورا آیت نمبر 112 112 یو سل دولسم آیات وګورا پیدا مکړو بیا په کې واقع ذالک لري کنه وکذالک تا ته ورور خلق را جمع شي هغه به وایي لکه د دې سړی سره سکو مقابله کو په فکری لحاظ سره نو څه شبهات او اعتراضات او دلایل بر ځان نه جوړ کی بیا یو بل ته په کانفرنسونو کې خی چې دا دا و دا و دا و ته مار کار نو ته په دې ځای کې خپش چې خپش نو الله رته وی وکذالک و دام زما عادت دا به د فضل دغه سره پاسو مخالف ښه خپکی ګم پیغمبرانو تم دغه شان وکذالک جعلنا دغرنګ موږ جوړو لكل نبی لپاره د هر نبی عدو و دشمنان شیاطین الانس د شیطانانو د انسانانو نه ول جن او د جناتنا دای څه کار کوي یوحي بعضهم الى بعض وحی کوي بعض بعض بعض بعض د سکه وحی کوي اشاره کوي نقل کوي غفل دا د اعتراض دا سوال کوي پوه شو کنه په دې طریقې سره ناکامه کا نو دا بسې دا واستا خلاف را جمع کوي خلک ها زخرف القول سکی دا د دروغ وینا غرور د پاره د غرور د دوکا کول د خلکو د پاره د پاره د دوکا کول د خلکو دا خبره به شروع کی پوه شو بیا دا داعی دغه مرحله نم تیر شي چې تیر شي نو په د بل مشکل راغی مشکل دا راغی د کلی مشران یاره کمیټي جوړ کړه دا سړی د کلی نو بس پوچ کنه جنگ وسره کو امن کمیټي مونږه جوړه کړ چې جوړه کړ نو دې خپش نو څه خپش نو الله تسلی ورکړي آیات 123 کې التبم کذالک په دغه معنی سره صحیح شو وکذالک ام دک زمونږه عادت ته دغه زمونږه طریقه ده الله وی جعلنا چې مونږه مقرر کړی مونږه جوړ کړی په کل قريه الفار یو خار کی اکابر مجرمیها مشران د دې مجرمان لیم کرو فیها د لپاره چې دې مکرونه چلونه جوړ کړي له حق ته پدې کې وما يمكرون او دی چلونه نه جوړی جرګې نه کوي مارته مانو د جرګې کړي ودا مکر الا بانفسهم مگر دا مصیبتي تک دغه مشکلی ځانونه خپل تا وما يشعرون او دوی نه پويږي د دې مرحله نه دا ایت کوم د بیا تیری نو دې کوم کذالک الله وای دک شانته زکو مانو دا به ایت تا دا مشکل بل ترازی نو چې دینه تیر شي نو په بل مشکل کې ونخري بل مشکل کې داون خو دی اول خو صرف خپل کړي کې لان جوا اوس ورته اتحاد جوړ شو ټول را جمع شو پوښ کنا او ټول په یو ځای راغل ښا په یو ځای راغل او ټول په یو ځای باندې شیعه او وابي او سلفي او بریلي او ټول را جمع شو ټول په یو ځای مخالفت شروع کړ چې مخالفت شروع کړو دې ځای داعی خپه شي چې ما خو هیڅوک ملګری پاتې نشو اوس په په حق یم او په حق نیم نو 129 آیات وګوره یو سل یو کم دیر شمال او دا ټول مکاتب فکر دی راځم ها نو دا ټول لازم شنو ته وای وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا الله وی دارنګ مونږه یو ځای کو یو معنی دار یو بل حاکم معنی راز یو معنی دار وکذالک نولی الله وی دارنګ مونږ یو ځای کو بعض الظالمین بعض ظالمان بعضا بعض نور سره به ما کانو یکسبون په سبب د دې باندې چې دوی سکي د دوی کار شریک ته لہذا د سکم یو ځای کوما دي ته عقبات سته وي په لار د دعوت او د جهاد کې دا به تا ته راځي نو دا سره دي کې دا کذالک کذالک ذکر اوري چې ولک تا ته تسلی درکې چې دا یوازې ستا قصه نه ده دا زما همیشه نه عادت ته د پخوانه دغه شانت خلک تا ته را پاسوم به مقابله به کوي دا څه شو په دې سره دا قواعد سبعه و قاعده تاسو زده شوي کنه و قاعده کمی کمی شوي الکه وای اوله قاعده و طرق التعلیم د تعلیم او دعوت طریقې د تخی دویمه دویمه قاعده و د ادماج په کلام کې څه شی پټ وي هغه ودا کې دریمه قاعده سوا اعاده لبعد العهد و وخت تیر شنو غټه کې دوباره را تکرار ول غواړي کله به سلورمه قاعده وا قاعده د علقتها تبنا ادخال الهی ادخال الهی الله تعالی په خپل باندې په کلام کې په منځ کې را داخل شي یو چا کلام هغه باندې شرح وکړي کله چې کوم دنو قاعده د علقتها تبنا وما ان باردن پوښ کنه چې بعض ټکي به کوم دنو هغه سي هغه به حذف کړي شوی پوښ کنه خو یو ټکي به اختصارا متعلقات نه به حذف شوی هغه به روباسي کله به لفظ د ثم هغه به کوم دنو هغه به زده کی چې هغه په سلورو مانو سر راځي د پاره د تراخی درست والی د پاره د عقل نه لری کېدو د پاره د دوه سونو تفاوت او د پاره د تعقیب ذکری او لفظ د بعدون د تعقیب ذکری د پاره هم راځي او دغه رنګي لفظ د کذالک شو قاعده شو چې کذالک کې کله کاف خو تشبیه ده پاره کله د تعلیل د وجه بیانولو ده پاره کله د بیان الکمال ده پاره چې ما بعد شی ډیر کمال تر رسیدل او کله بکاف د پاره د عادت همیشنی عادت ته الله تعالی ښا د الله همیشنی عادت بیانې